نزولا 96 نمبر نازل شوه د رسول د سورته محمد نه او مخکې د سورته رحمان نه سورات مدنی سورته دی ترتیبا دیارلسم نزولا چیانوی بعد محمد قبل الرحمن ربط دی صورت دمق کی صورت ترا اسمی ربط دا دی اے الله موږ ته کوم مصیبتونو باندې صبر کول نصیب کړي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ته نصیب کړی او د عبادت موږ ته توفیق راکړي لکه څنګه چې تارا فرشتي ته د تسبیح توفیق ورکړي دي معنی روایت هر کله چې مخکې سورته هود او سورته یوسف کې مسله توحید په نقلی دلایل سره ثابت کا مدي صورت کې مسله توحید په عقلی دلایل سره ثابتې یو دارنګ مخکې صورت کې نفي د مغیر د پاره دلیل نقلی ذکر کړ یعقوب علیه السلام نه چې د زوی د حال نه خبر نه دی نو په دې صورت کې وی عالم الغیب او شهادت په پټو او پکارو باندې پوها هغه الله رب العزت ذات دی دارن سوره یوسف شروع چې کړي وا په ترغیب ال قران باندې ردی سوره شروع هم چې کوي په ترغیب ال قران باندې کوي مخکې سوره کې درون مکر ذکر شو په بار د یوسف علی السلام کې د یوسف علی السلام رونو ډیر مخونه د یوسف علی السلام په اړه کې کول دې صورت د تر وختم آیات کې مکر د کفارو په ذکر کې په خلاف د حق پرستو انبیاء علی السلام کې دې صورت د تر وختم آیات کې مکر د کفارو په ذکر شي امتیازات صورت صورت ممتاز په بیان دراز فرشتي باندې دراز فرشتي بیان دی صورت کې شوی نور قران شریف کې دی بیا ذکر نشته دارن صورت ممتاز دی په بیان د مثال د مسلې توحید لپاره چې څنګه ذکر شوی دی الله رب العزت دې مثال د باران سره ورکړي دي آیات نمبر 17 کې دارن صورت ممتاز دی آیات نمبر 14 باندې سوال لسم آیات چې څو غیر الله را مدد کوي دا غي مثال ذکر دی داوا او خلاصه د صورت داوا د صورت دا نه په شرک په دعا داوا د صورت نفی د شرک په دعا الله رب العزت نه بغیر بل څوک مرا مدد کوي هغه ته आवाजونه مو کوي او هغه دعوه دا چې له دعوت الحق دی الله رب العزت لرا بلنه د رښتیا 14 نمبر آیات ذکر کیږي صرف الله رب العزت را مدد کوي هداوی د پاره دو قسم دلائل ذکر کیږي یو قسم دلائل خالق لكل شيء هو الله چې پیدا کون کې د هر یو څه هغه الله رب العزت دی او دا قسم دلایل د اول د صورت نه شروع کیږي دویم دریم په دې آیتونو کې الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ورپسې وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي خالق لكل شيء هو الله ماوری را مرتیز کا پیدا کون کې داری او تزیمه دین قسم دلائل به ذکر شي عالم بكل شيء والله عالم او په هغه هر یو څه باندې الله رب العزت دی دا دلیل په 8 نمبر آیات کې الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار زنانه په خېټه کې کړي په دې باندې الله رب عزت په مې ځ په هېما نو ما را مدد کړ تر ما دا आवाज ما ته چې غوان او سحر یو حاجت ز خبرې ما زګې له پورا کما دریم قسم دلائل حافظ لكل شيء والله حفاظت کوونکې د هر یو سید الله رب العزت دی دا قسم دلیل یو لسم آیات دی له معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله محافظ لكل شيء والله د هر یو څه حفاظت کوون کې زیما چې حفاظت دې زه کوم انو ما را مدد کوا هر څه به هم در کوم تلورم قسم دلائل متصرف فی کل شیء هو الله متصرف اختیارمن فعال یو څه کې الله رب العزت دی كلهم منقادون الى الله دا ټول زما تابعدار دي دا ټول چې زما تابعدار دي نو تاسو زما تابعدار شي دا قسم دلیل په 13 نمبر آیات کې ويسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته را فرشتو ګور زما تابعدار ده نو تاسو زما تابعداري وکړئ بل قسم دلائل رازق لكل شيء هو الله رزق ورکونکي هر یو څیز الله رب العزت دی دا قسم دلائل پایات نمبر 26 دی الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر چې رازق دې مانو مارا مدد کوي له دعوت الحق جو د نمبر آیات کې دا بیا ور کې تفریق دي چې الله رب العزت لراده کلنه ورشتیا ولی زکا چې خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله حافظ لكل شيء هو الله متصرف لكل شيء هو الله رازق لكل شيء هو الله الخلق كلهم منقادون الى الله له دعوه الحق دی الله لرا بل نظرشتیا صرف دیرا مدد کی بیا په دې باندې په دې مسله باندې مثال به ذکر شي مثال یو مثال الله رب العزت ذکر کی انزل من السماء ایمان فصالت اودیتم بقدرها ستر نمبر آیات کی د مسالې د توحید مثال او د قران شریف مثال دا لکه د باران چې باران ووريږي کله چې باران لږ ووريږي نو جوړي و غیره چې ور سره کینی او سیلاب و غیره نه راځي کله چې باران ډیر زیات شي نو بیا په دې سره یو انقلاب برپا شي د قصې کله چې لږ مسله بیان کې لږ قرآني شریف بیان کړ نو هیڅ انقلاب بن راځي وسره په جوړ کینی او چې کله تا توحید مسله دې د زړه اخلاص دې بیان کا او قران شریف تم کا دې ورته ویلو یو لوی انقلاب به واپاشي خلق وسا خلاف را پاسيږي باران کې څو خبرې دي یو چې باران راځي نو کمزوري کمزوري پورونه ځان سروړي تا چې مسله بیان کا کمزوري عقیدو والا خلک دا بتلان سره لږو کیو به او کله چې باران وشي دویم کار په باران کې دایو سیلاب ترای شي سیلاب سره په دې سیلاب کې څو سيزونه وي یو په دې کې مارو لړم وي نو هغه سره چې دی روچي دی دا قصې کله چې ته مسله توحید بیان کی هغه بیتیان مشرکان هغه په کې ترونو چې دی روچي دی ته وای کله وای چې تبلیغ نه منی کله خیرات نه منی کله وای دعا نه منی کله وای یو شی نه منی کله بل شي عام طور تلا تلا لیدل کیږي کوم چې بهادر خلک یریدون کې خلک هغه پټ شي بس ما یونس ځان سره نو تام چې کوم یریدون کې ملګری باو پټ شي چې کوم بهادر ملګری وینو ځوانان چې وینو هغه تلا رواني ما لړم پر سر سر باندې وای سر ولا بالکل ختمي دغه ځکه مخالفین سر به ولوي سو په سر تا خلاف وچت نشي کله چې باران وشي سیلاب هم راشي سیلاب اول کې چې خړ وګوي ګډ وډ وګوي د قصي اول کې تا خلاف ګډ وډ به خلک لګیاوي خلق ته واقعي ښکار شي اوس ساعت پس سیلاب هغه وګ چې بیا صفا شي خاور جوړې تنې کې نه تاسو ته صفا خبر و پات شي سیلاب کې بل په دې کې ډیر سيزونه راځي تر در په کې راځي نور کتنا کې سم سيزونه نو تر در چې خلک په تندي باندې ځان خپل خپلواري د پاره لګي په سینه باندې چې زنانو راځوان کړی وي پلاسونو باندې چې زنانو هغه لګولې بنگلو وغیرہ ته نه جوړي دغه کله چې دا مسله بیان کته د خلکو زینت وګرځي خلک په ترو باندې بیا فخر کوي خلک په پتا باندې فخر کوي چې واسطه زما استاد دی اڅخ به خلک دا په نوم شرمېږي زمانه په بیا پتا باندې خلک فخر شروع کوي او څنګه چې خلک تندې باندې تر زر لګي د قصې تا په خبر باندې به خوشاليږي تندې به فراخيږي او چې څوک تا خلاف خبر کوي تندې به ورته راځي دی تندې ورته تریم کړی وي دین سره در خلک په تینې باندې لګي په زو ته دی ورکی تا خبره د خلک په ځل کې دی ورکی خلک تکلیف به تیری بل سره در چې خلک په لاسونو باندې اچي خلک په ساده دفاع په لاسونو باندې هم شروع کی خو چې کله دې څنګه مسله بیان کړه لا وسه ملګری جوړ کی نو تری د توحید د قران شریف دا مثال دی قران شریف له دعوت الحق او دې سره دا مسلې وضاحت کول وجه تسمیه سورۃ یوسف الرعد رات دا د فرشتي نوم دی آیات نمبر 13 کې ذکر دی دیو جنو ته سورۃ الرعد ویل کیږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په انداز څنګه د الله باندې جام مهرباني کړی هغه مهرباني دا کړی چې مسله توحید ډیر وضاحت سره بیان کړی او ښکاری هر چا ته بیان کړی دا وان مهرباني کوي چې بارانونه په خلق راوري خصوصي مهرباني کړی دا په انسانانو باندې چا دې جلا مثلا نصیب کا پس بیان دې دلیلونه الف لام میم را الله رب العزت کوي په معنا دې حروفو تلک آیات الكتاب قاعده مخ کې تیر شي وا زوات الراس صورت کلم قران شریف کې راځي الف لام را الف لام دې سره شروع کیږي نو د دې په اول کې وخامه خاطرې ویل القرآن وی دا د زوات راونه دی اول کې ترغیب ویل القرآن مخکې او خیال کې سورې یوسف هم زوات راونه اول کې ترغیب ویل القرآن سورې هود هم زوات راونه ترغیب ویل القرآن سورې یوسف هم د سورې یونس هم د زوات راونه اول کې ترغیب ویل القرآن دا قاعده د دې سورې په اړه کې تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق او هغه ذات هغه کتاب والذی هغه کتاب انزل الیک چرالی گلی شوی دی من ربک طرف درستانه هو الحق دا حق دی حق معنا قالم کی هو الحق الذی لا شک فیه ولا تناقض حق دا حق دی چې شک پکې نشته تناقض پکې نشته یو بل نه خلاف خبرې پکې نشته او تفسیر قاضی وی لا یؤمنون معنی ابن کثیر کړي لا یؤمنون ایمان وروړي لما فيه من الشقاق والعناد والنفاق چا چې درې کارونه وین هغه په ایمان وروړي او شقاق د زړه تقواله د کوم انسان الله ولزه تخکړې وی هغه ایمان وروړي دویم ولې عناد وي په چا کې زړه او عناد پروت وي نو هغه په ایمان نه وروړي دریم ون نفاق په چا کې منافقت پروت وي ابن کثیر یا درې کارونه والا په ایمان نه وروړي زړه سخت نه نه د قران بیان څه اثر وکړي عنادي سړی دی نو هغه به یقین وکړي منافق سړی دی نو هغه په حق باندې څه مخصوص دنیا ده دا درې قسم خلک په ایمان نه وروړي الله الذي رفع السماوات دلائل اول قسم دلائل خالق لكل شيء والله الله غزا دې رفع السماوات چې پورته کړی دي اسمانونه بغیر عمد بغیر د سنونه ترونها چې اني تاسو هغه لرا قطاده رحمت الله علیه ذکر کې انها مرفوعه بغیر عمد ترونها د اسمانونو دا اوچتواله بغیر د ستنو نشوي دی چې تاسو د اسمان ویني بغیر د ستنه هیڅ قسم ستن ورته نشته دی دیم قول تفسیر قرطبی ذکر کړي لا عمدن ولکن لا تراه د اسمان د پاره ستن نشته خدا د ستن دی لا تراه چې تاسو هغه ستن نه ویني شته ستن خو تاسو نه ویني په تفسیر خازن ذکر کړی دی والقول الاول اصح ډیره صحیح خبره چې اولنې ده چې سره سنې نشته بغیر د سنو نه دی تراونه حاکمی تاسو دی لره ثم سوا علی العرش به سوا کړی ویا برابر دی پارش وسخر شمس والقمر تابع کړي نور او سوګمې سخر خپل معنی تابع کوله نور اوس موږ می تابع کړي خو زم کې سوال راځي نه خو موږ تابع نه دي که موږ تابع موږ ورته سورګه درس نه ځو واپس لږ پارام کې چې موږ ورته بیا وروخیږي یا دغه ځار چې په خپل کار کو ځمیدار به ویل چې نور لګا خو شورګه ذکر کوم نه ګوت وروخیږي نور خو تابعدار نه دي دا نو کومه هم تابعدار نه ده یعنی خلک ورته یو شپه ګوره د پس روز وروخیږي کومه د جاروجه لګروت کونی یا لګروت وروخی یخنه کې روخی چې روجه لګ پارام کې نه وسخر الشمس والقمر څنګه د انسان تعبیر دی اصل وسخر الشمس والقمر علماء معنی کوي کار کې لګولې دي نور او سپوږمۍ انسان یو څه دې لپاره تابع کې چې زما په کار باندې راشي همدا قانون سپوږمۍ د انسان لپاره کار کې لګیا ده نیټار څه انسان په وختونه معلومي کار کې لګیا ده خو د هر انسان ځکه تابع نه ده چې بیا به دین یو لوی غیمن جوړ شي وي بیا به حکومت پابندیان راګوري چې دې ټیم کې ونور ته نه وایي چې روخي یو دې ټیم کې ورته نه وایي چې پریوزه دی وجه الله رب العزت تابع کړي خو د هر انسان تابع نه دی بیا به چا ویلو کې جنور ته چا ویل مراخي بیا به یو لوی اختلاف پیدا شوی متابعواله دې لپاره وي چې خلک ته پیدا واخلي او الله رب العزت انسان لپاره داسې جوړ کړی چې انسان ته پیدا اخلي وکار کې لګولې نو روز وګمې کل یجری ټول روان دی اجل مسمن تر نیټه مقرره پوری نیټه مقرره نه مراد یا خو فنا او دنیا د دنیا فنا کېدل پوری دا بلګیا وی کار بکی کار بکی د ختمې دې نشته او بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي مسمعنا مراد المراد من ذلك منازلها نور او سوموی د فار الله کوم منازل کم ځای مقرر کړي هغه ته ور روان دي یدبر الامر تدبیر کوي د کارونو واضح واضح بیانې دلایل دې لپاره چې تاسو په ملاقات درب تاسو یقین وکړي وهو الذي مد الارض دین دلیل دا الله غزاد دی چې خورا کړی د زمکا وجعل فيها رواسيا او ګرځولې پرې کې غرونه قران یې مد الارض خورا کړی د زمکا سنځانانو زمين ګول هي دا خبره لوي اعتماد دی یو قول علماء دا اعتماد خبره د الله ته سنځانانو خبره ته اعتماد دی قران رښتونه دي د طرف کې شک نشته بس په دې اعتماد وکړه مد لار الله په ما خوره کړې بس موږ خوره ده دین قول علماء دا دې کړي چې دې خبرم تحقیق سره ثابت شو نه هغه به هم نه لیکيږي په مد الارض د انسانانو په نسبت خوره شوې ده او حقیقت کې ګول ده مثال دا چې یو لوی ټینکی ده میګه په وخوشه کا هغه داسمره لوی دنیا ده پیګر دي کنه میګی د پاره هغه لوی ټینګی چې لا فرق کوي حقیقت کې ګول ده زموږ انسان د پاره چې خوره ده او حقیقت کې ګول ده وجعل فيها رواسي غرزي پدې کې غرونه او انهار او ولي نهرونه ومن كل ثمرات دار قسمه ویونه جعل فيها غرزي پدې کې زوجين اثنين جوړې دوه یو شي لیل نهارا زوجین اسنین معنا رولمای نور کړی دا مراد دې دینه مې زوجین اسنین من کل نوع من الانواع الثمرات الموجوده فی دنیا ضربین و سنفین الله رب عزت ټول جو میوه کې قسمه قسم جوړي ګرځوري دي یو مثال پتور یو قسم هم دې څومره قسمونه پدې کې شته دي دارنګ یو قسم بل قسم بل قسم نور د دنیا هر یو میوه او ګور ډیر اقسام پکې شته چې د څو قسم څه دي دنیا کې یو میوم داسې نشته چې صرف یو شانتی وي او بعض انسانات هغه نو قسمونه معلومي چې دا معلوم نه وي الله رب عزت فرمی هر یو می جوړي جوړي ګرځولي معلومي کې دنیا هر قسمه میوه کې جوړي قسمه قسم پکشته دي یو مطلب دا دین زوجین اسنین جوړي می ګرځولي دي جوړي په لونه په خوان کې چې په لونه پران کې چې مختلفي جوړي رنگونه قسمه قسم رنگونه بدل عدل بل لکه دې اسود د سپین رنگونه څه تور رنگونه څه خړو څه زیړ رنگونه دویم وفي طعامي پر خوان کې الله رب عزت پکې جوړي ګرځولي چې څنګه قسم کل حلوي والحامض الله رب عزت دغه څنګه سميوي وږي پیدا کړی دي ترشي پیدا کړی دي او یو قسم یو انار دې ترشي خو پکې شته بل میوه ترش او خوږ انګور دی خطریق خو ترش هم پکې وي خو خوږ هم پکې وي الله جوړې په دې کې ګرځولې دي بل والقدر اندازه کې الله رب عزت جوړې ګرځولې دي که صغیر والکبیر لوی او واړ انګوان دا واړ مشته غټ انګوان مشته هم دی ورکوټه مشته غټه مشته یو دی بل څه دی بل څه دی د دنیا هر یو څه غټه ملاوي یو ورکوټه هم ملاوي نو جوړه په غټوالي او وړوکوالي کې هم دا بل ول کیفیتی په کیفیت کې الله رب عزت پکې جوړه ګرځولې کل حار البارد څه سيزونه ګرم ګرځولې الله څه یخ ګرځولې دي څه سيزونه دي همدغه په یخنې کې راځي څه سيزونه همدغه سيزونه په ګرمۍ کې هم راځي لکه نن سبا خارو ته هایبرید راوته دي د ګرمۍ سيز له یخنې کې راوي د ګرمۍ یخنې سيز له ګرمۍ کې راوي ټول کال کې مکه میوي چې انسانان استعمالي نو جوړي دامنه ورکوټواله غټواله دا هم جوړه خوان کې جوړه ترش او خوږ رنگ کې جوړه تور او سپین او مختلف قسم رنگونه دارن موسم په اعتبار جوړه په کلان ګرځولي یو موسم بل موسم کې دارن اوس څه تفسیر المانی امام نصیر مولا ذکر کړی مګرزور الله هر قسم میوه جوړي جوړي دعا یو شي لیل نار پټې شپې لرا پورل یقینا پدې کې خامخا دلیل دی پټې شپه رز لرا یقینا پدې کې خامخا دلیل دی د پاره دا قوم یو تفکرون چې سوچ فکر کوي وفل ارض پزمکه کې قطع متجاورات توبیری متجاورات متجاورات اصل د جور نه دی جور عربی کې گاون ته ویل کی او شاخونه د هغه ډیر وی خاخونه ډیر وی وغیر سنوان هغه بوټي چې جرم د هغه یو دی او برم یو خته دی بس باز بوټي وی بیخ یو یو دومره زیلی یو دومره نور لخت نه خوري شي لکه انګور دی وګور څومره علاقه باندې خور شي وی او سوي صرف یو څنګه چې یو جوړ وی بس بره بوټي مو مقصد یو وی لکه سفیده شولا سفیده هم د یو لاندې برم یو ده یا دوی معنا سنوان وغیر سنوان سنوان مون والا وغیر سنوان او بغیر د مون والا څه سيزن الله ګرځولي دي دا غي لوی مونډان وي څه سيزن الله رب عزت ګرځولي دي دا غي مونډان نه وي مثال په تور هم او کجورو دا سيزن دي څومره لوی مونډان څومره لوی ګوتي او میوه پکې څومره وړه څه سيزن دي دا غي سره مون نشته وي صرف لګي غوندي زیلې وي هندوانه دا خطکې دي دا نور لوی لوی سیزونه او هغه چې هم د قصواړه واړه جوړلی وي یو منطقي یو ځل نه دا منطقيان دا ډېر وسوسه والا شي منطق دا یو ځل نه علم دی او چې سړی وي نو صرف انسان له وسوسه زیاتی صرف انسان هم دغه قضیه جوړي انسان ناسوي چې څوک په لار باندې لاړل یا هم دې په ځای باندې ناسي دی یار دا امکان لري دا ځي اوچوي یاره دته نه دي کې ناسل پکار بر پکې دې پکې دې نه کینی وی امکان لري چې دا پکې په ما را پریزو هر څه امکان لري دا واقع کېدل شي او واقع کېدل څه نه سړي ته نقصان شي او نقصان وایي چې نه بچ کېدل پکار دي دا قضیه ځان له جوړي نو په اکثر مې ځکه چې تیر شي سره په کې ته مناسب نه کوله ځکه وسوسې زیات شي نیورس چې سوري تناسته چې وی کته د هم سور یو نو بیا تر دې خاصه یره یا څنګه چې راپین دی را باندې بیا له تاسو چې ګرمي شوی دا نو بیا سوري تناس دی دغه ترکمې ګرمي تناس نه ما کمر کم راغی سوچ کې منطقي سره چې سوچنه بیا شروع کی عقل سره دې هر څه برابرې چې څه کې شروع کړ نو یې الله رب عزت نور کارونه ډېر څه کړی ډېر په کوی سره کړی دي او دې یو کار کې چې غلط شوی دی دا هم دومره لوی بوټي ورته ورکړی دی او معمولی غوندې هم پکې ورکوټه غوندې هم پکې پیدا کړی دی دا رنګ د کوجرو د نور بوټي دي دومره لوی لوی بوټي او وړې وړې کوجري پکې پیدا کړی بل طرف ته معمولی بوټي دی د انځوانې معمولی غوندې جوړې دي او دومره لوی انځوانې پکې ګرځوي دا خربوزه د دومره لوی خربوزه پیدا کړې دانو چې سوچونه کیه سوچونه کې راګیا دې بل نه پیچا چې مرغ راغره په باندې هغه شو ناز ته خورل ته نه راپې و تلان دې پر سر باندې لګېدلې دې زر په توبو شوې دې چېر بیا به دې خبرې نه کوم بیا وې سره چې عامې بره ګرځولې دې کدا ترتیب ځوانه یا بل څه بروي بیا به څه کولی بیا کوم پدې کې مړ وي دا کې دې چې ژوندې نه پاتې شي نو عقل سره لري چې برابرېږي نه دا الله رب عزت قدرت دی لوی لوی ونه کې معمولی معمولی میوه چې پیدا کړی دي او معمولی معمولی ونه پزمه کې خوري کړی او ډېر لوی لوی سيزونه پکې پیدا کړی دي نو سنوان هغه بوټي دا چې هغه مون ډېر غټ وي او غیر سنوان هغه بوټي چې هغه جلد دې مون دې دومره غټ نه وي سن اصل کې چې عربيان هغه مونږ ته وي لکه څنګه عرب وي العم سن ابي تر دا پلار مونږ دي مانس تر پلان یو مونږ نه دي ناغي چې العم کل ابي وي او کله وي العم سن ابي دا زما پلار مونږ دي مانس یو مونږ ولا خلک نه مخفل تړي دي یو ویسقا بماء واحد په یو وبو خړو کولی شي نو وبو یو دی ابو هوا یو ده مکه یو ده تخم یو دی هر یو یو شان او بیا هم د هغه باوجود میوه ترې مختلف دي فل او کل خوراک کې میوه ترې هغه مختلف دي څه چې دې ډېرې ترخې دي څه ډېرې خوږې دي څه درمیانې دي څه خوږې څه پیکا هم یو پټي کې یو شانتي وو یو شانتي هوا هر څه ورته ملاويږي او قام کې پر کې تخم هر څه وي غرواله ورکړي موږ باز دیتا په بازو په خوراک کې او دارن پرنګ کې په هر یو چیز کې یقینا پرې کې خامخا درېل دي د پاره دا کوم چې خپل کار اخلي وین تعجب فاجب قولهم تصویب موضوع جه انکار قیامت کته تعجب کې نو ډیر تعجب خبره لري دا دا دا چوي دي اذا كنا ترابا اکل چې موږ خاوري اي موږ خامخا په پیدایش نیوي کې ويو دا هغه کسان چې کفر کړي پر خپل دا کسان څوکونه بواچلې چې دا په سټونو دی کې دا کسان د اور والا دي په دې کې به همیشه وي ويستعجلونك بالسيئه او تلوار باندې غوړستانه بالسيئه عذاب قبل الحسنه دا به خندا او ټوکی به کړی دی ما لازم الله عذاب مونږ نه راکې دا پیغمبر دروغجن دی الله په نه تحقیق تر تیر شوی مخکې دین المسلات هغه مثالونه د عذاب بشکر وسا قانون بخنه دی د پاره د خلکو علا ظلمهم ای مع ظلمهم سره ظلم دی دوی وایا انما انت منذر یقینا ته يرون کې لكل قوم هاد د پاره هر یو قوم هاد ما بیان کون کې دی هاد معنا قرطبي ذکر کړی نبی یدعوهم الی الله هر قوم د پاره یو هدایت کون کې ما پیغمبر داغي هدایت الله طرف ته راغلی دارن مدارکم ذکر کړی دی هاد دلته په معنا د بیان کون کې سره د پازار یو کوم یو دای وی بیان کوونکی وی د کلیات کوونکی خلانه بغیر سوچته دینه الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام الله والله رب العزت دین قسم دلیل عالم بكل شيء والله الله کویږي ما تحمل كل انثى هغه چې پورته کوي هر زنانه وما تغيظ الارحام او هغه چې زیاتې رحمونه وما تزداد او هغه چې کمی دلته ما تعمل كل انسان مراد چې کوم د زنانه په خېټه کې حمل الله د علم دی زم کې سوال دا راځي نن سبا خدا په ماشينونو په دې اکترو په دې معلومول شي جواب د هغه دا یو الله رب العزت علم دا بغیر د اسبابونه انسانان په اسباب استعمالي او به معلومي دویم فرق دا دی د دنیا د ټول انسانان د راځي مشي اکثر دا غلط موزي اکثر کې اکثر سوز کرا دي دا غسوي چې غلط هم راځي پکې دا یقیني نه دي درم زه یقیني دی هم شي او په اکثرو په دې باندې څوک شیخي او سید نشي معلومه چې دا باندې وخت او که بدبخت دا وسنګي اخلاق دې څنګه وي عادت دې څنګه وي اعمال او عقاید دې څنګه وي الله رب عزت دې هر یو څه د انسان علم دی بل په اکثرو په دې باندې شي معلومه چې د انسان عمر به څومره وي او الله رب عزت معلوم دی حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایل انسان لا د مور په خېټه کې وي فرشتہ راشي الله رب عزت ته تپوس کوي الا د عمر څومره لیکم ما دا عمره د عمر وسمره وی الله رب عزت ته فرمایي دومره عمر ولیکا دیم اشقی ام سعید الا عینک بخت ولیکم یا بدبخت الله رب عزت ته یا شقی یا سعید ورته وی نیک بخت ولیکم یا بدبخت دریم ورزق الله د رزق څومره ولیکم الله ورته رزق مخلي نو مې رزق د انسان ولیکا نو دا هر یو څه الله ته معلوم دی بنده دا نشي معلوم ولې بل او هغه چې کمی او زیاتی زنانا نو الله رب عزت ته علم دی معشوم ما تغیز الارحام و ما تزداد تو معنی دی یو معنا چې معشوم د مو په خېټه لا کم وخت تیری که زیات تیری که کم تیری الله ته دی علم دی ماشوم کم وخت څومره دی زیات وخت څومره دی نو کم بعض علما وي شپږ میاشتې دي شپږ میاشتو نه کې یو زنانه وادو کو د شپږ میاشتو نه زر ماشوم پیدا شي نو دا د دې نه دی بلکې دا به حرامي نسبت ورته کولی شي او بعض علما وي نه میاشتو هغه پر اکثر علما د شپږ میاشتو ذکر کړي شپږ میاشتې نه وروسته چې پیدا شه بس ځان دې ځان خپل ماشوم دې په دې باندې فیصله وکړي شي کم نه کم وخت د ماشوم د پیدا کېدل شپږ میاشتې زیات څومره دي زیات امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دوه کاله مثال په تور یو زنانه د وادي او که خاون نه مرشي دوه کاله پس هم د دې ماشوم شو دا ورته نشي وي چې حرامي دا بچانه دی بلکې به سره چې دا کې دی شي دا د خپل ماشوم دی امام شافعي رحمت الله علیه ذکر کړی څلور کاله دې انسان وخت کې دی شي د مو په خېټه ذات ذات څلور کاله تیرولې شي امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی پنځه کاله چې ماشوم د مو په خېټه تیرولې شي زهاک ابن مزاحم رحمت الله علیه دا یو مشهور قرآن شریف مفسر تیر شوی زهاک رحمت الله علیه چې کله پیدا شي غاپونم شي او خندلې هم زهاک ورته کوي خندیدونکي او د حافظي به پستر ګبانې وړوندو او حافظه تمر حافظه وا چې دا ذکر رحمت الله علیه د بار کې نه فتو العرب څخه ذکر کړی دي یو ځل یو خیرمار راغ سوال کولو د ورته پیاله کې دې څه پرا کې ورته ورکړ نو اکثر دا ملنګ او فقیر دي چې وي ته ور سره خو کې ته ول څه خوراک و غیره ورکې خو کته دې پناه شي لوخي درنه جوړي دي چرې وسو ورلا نو ما دا سره راولي چرې وسو وتا چې زمانه پیاله پټه کړی خلک ورته دې سو ایشته وي زه خو نیم خبر دی ورته الله تعالی مخې چې فلاني دې تر اغلې وي ما تاره چې پیاله کې خوراک کړې ما درواز کړو تا پیاله پټه کا عمدق आवाज ساتم کول ما आवाज نو پینته مخه سره چې ټول ورته یاد کو یا دې کول ما د قصې کړی لا تو شل کاله مخې خبره ورته یاد وړاندو حافظه هغه ډیر زیات وی په نسبت د عام خلکو باندې زهر بن مزاحم رحمت الله علیه او سره دي چې پیدا شي څلور کالو واخونم شي وخندلم دیو چې نن مرته زهاک کې خپل زهاک باندې خندیدون کې نو یو مطلب د آیات دا دی چې یو ماشوم د مور په خېټه زیات وخت تیری لږ وخت تیری الله ته علم دی دی و څومره وخت د مور په خېټه تیری الله ته دی علم دی دوی معنی ما تغیز الارحام و ما تزداد هغه چې زیاتې هغه چې کمی یعنی رحمونه و ما تزداد او هغه چې زیاتې مراد دینا المراد عدد الولد مراد دینا د اولاد زیاتوالی یو زنانه رحم هغه څومره بچی ورکولی شي پیدا کولی شي الله تعالی کوم زنانه کم ورته الله تعالی معلوم دی الله تا د دې زنانه دوه بچی وکیږي د کوم رسولیت دی بل زنانه د دې شل بچیم کې دی شي کمواله او زیاتواله د زنانه دا څومره بچو لایق او مناسب ده الله تعالی علم دی زیات ورکه او کم الله ورکه الله رب العزت علم دی دا چې ذاتي او کمی یې رحمونه او هر یو څه دې الله سره د مقدار په اندازه باندې دی عالم الغیب والشهادت فوازات په پټو په ښکارو باندې الکبیر لوی ذات المتعال لري چې دی سواء منکم الله د هر چا علم دی له معقبات من بين يديه ومن خلفه درم قسم دلیل حافظ دی کل شین والله داری حسین حفاظت کون که اللہ دی دلال را معقبات دی انسان دا پارا معقبات حفاظتنا کی فرشتی دی من بین یدیه ومن خلفی مخی ورست ادنا یحفظونه من امر الله حفاظت کی ده من امر الله یا من امر الله معنی مدارک کی من اجل امر الله د وجه د حکم د الله نه جلا ورته حکم کړی د انسان فرض کې دا نه چې من امر الله د الله د عذاب د الله د عذاب نه به څوک فرض کولی شي الله عذاب نه څوک بچون کې نشته من امر الله معنا مدارک من اجل امر الله د الله د حکم د وجه نه حفاظت کوي اور علمانی ذکر کړی دی یا فزونو بسبب امر الله تعالی لهم بذالک تدی وجه حفاظت کی چې الله دې فرشتو ته حکم کړي لار شي د انسان حفاظت کوي او د انسان د حفاظت لپاره څومره فرشتي دي بعضو کم بعضو زیات ذکر کړی دي او د انسان سره فرشتي د حفاظت لپاره شته دي ورنه علماوی کدا نه ویني کسما قسم په دې دنیا کې داسې زرناک شیطانانو سيزونه شته چې انسان به ټوټي ټوټي کړي الله رب العزت انسان د حفاظت لپاره فرشتي را لېږلي دي ان الله لا يغير ما بقوم یقینا الله رب العزت لا يغير او صلا شیطان دا سینه چې دی د انسان چې ډېری ریږي نه الله رب العزت دې لپاره فرشتي مقرر کړي په فرشتو باندې شیطان زور نشي راتلی مخکې تیر شو سورن پال کې چې کله فرشتي ولید شیطان باندې کوئی نه اخاف الله عز الله نه یریږي دی یریږي ډیر زیات ورنه په انسان باندې چې شیطان ډیر زور بیا راتلی شي یو قصابو یو سره هغه چې په پیری تر دوسی شي و شیخ مولا په دې راته تکړی دوسی شو ور سره پیری چې دې د تن ته ویل چې تاسو کار راځي وسماته وایا او ته به غم او سماړه زو سار دې کې پکار راځنه یو ورځ چې د تن چې قصاب تر په وخت جګړه شو هغه چې د اړي کې مړي کې د زیات ور کړی جګړه ورسره شروع شوې ده چې جګړه شروع شوه بیا پیری پسې تللی دی راشه دا قصاب ما دغه سي وخت خراب را کړو دا دی تراغ نو قصاب لاس کې چاړي نیولې ده پښتنو کې نام مشهور دی وي شیطان د چړې نه ډیر یریږي نو کله چې هغه نو پیریا ته چې دې مرګی رم مجبور دی او خطاب نه میری ورته دا سړی غنی بل څو یوګره جګړه ولې بل چا سره راغلی پته به دوه کشي وي نه خطاب سره ورته وي یوم دغه سړی دې وخیر علی خراب راکړی دا هم دې تر می جګړه جګړه مرتوره کتل نه پته راوځي وینو ګره ته غلط شي بل څو وي اخر چې ډیر شي نو نشه خبره نو پیری ورته ته ما پردو خلکو سره پجن کې سره دې نه ورته لګي غلط سره راته نو دا څه شي پیرې چې هغه چاړه باندې بیان شي راتلې یریږي نو بیا رسو کې شیطان په انسان باندې چې زور راځي په فرشتونه انسان شیطان ډیر یریږي او شیطان ډیر زراناک دی انسان ته قسمه قسم نقصانونه رسي والله رب عزت دې دې حفاظت لپاره فرشتي ولا مقرر کړی د انسان لپاره حفاظتنا کې فرشتي وي مخروط دزنا چې حفاظت کوي د الله په حکم ان الله لا یغیر ما بقوم یقینا الله رب العزت نه بدلی هغه نعمتونه چې کړی وي په یو قوم سره چې بدل کړي ما هغه احکام چې لازم دي په دې باندې کله چې راځو کې الله رب العزت په یو قوم باندې سو اند بدی یا د عذاب فلا مرد له پس نشته واپس کون کې دې در بل سو او نبی دې را سوا د الله نه میوال سو مددگار سو بچ کون کې والذي يريكم البرق خوفا وطمعا دا بل قسم دلیل متصرف فی کل شین والله هر یو چیز اختیارمن او تصرف دا د الله دی الله هغه ذات دی یریکم البرق چې خیتا سفرک خوفن فعالت دی یرا وتم او فعالت تم کی خوفن یا خدا چې مراد د دینه مسافر دی کله چې ریز ودارا چې مسافر ډیر په یری ویش کوو می کم دی وی نو سره سفر براده په تکلیف شي او تمام دا د مقیم د پاره چې موسم بخشي باران بوشي فصلونه بخشي الله دې تاسو پر کړو حالت یې کې یا خوفن هغه چا لپاره چې چا ورته ضرورت نشته دی چې ضرورت ورته نشته نه هغه یری کیا کوټي و غیره کوي دیو یا سره چې باران ونی شي ذمہداران دا ډیر خیال کوي هم دې راځي چې را باران مخ کې مخ کې چې هر څوک کوي یو سړیو یو ذمہدارو وی اکثر به چې غنم کوټي ته وړل او بیا د دوی شروع شه باران به شروع شه یو ورځ دی وی ډیر ناپوه وو نو غنم پټ پټ روان کړی دی دا د اخر چې ان الله رب عزت به مې ویني نه دا پټ پټو ګرم باران وشي باران دونی شي روانې ک پټی ته نږدې کړی دی په بل طرف په لار روان دي چې ګزارې لیدلې دي الله دې الله غپ له ګمځي خو ماشين ته وړم پټي ته نورم کارولې نه وړم زمیدار سره غاډي ریریږي چې کله دا کروندې رزي شي او بارانونه شروع شي دې که بارانونه په شکار دای شروع چې ټول پسونه باندې پاتې شي نو خوفا دا د هغه چا لپاره چې هغه کرونده وغیرہ ورته پاتې سما دا هغه چا چې هغه فصل کړلې دي هغه پرې تمه دې بارانو شي فصل ورته رسوي یا خوفن مراد مسافر او تمام مراد مقیم سره وينشو صحابه ثقان او بوزي الله رب عزت هغه ورځ درنه یعنی کوم طرف ته چې خوښ شي ويسبح الرعد بحمده دا بيزن کې تم دلیل کله من قادون الى الله دا ټول الله رب عزت تابعدار دي ويسبح الرعد بحمده تسبيح ويرا فرشتہ بحمده سرد حمد الله رات فرشته کومه ده نو بعض علماء وی رات فرشته د الله رب عزت مقرر کړی چې هغه کې ورته ورکړو ده اسمان کې راوړي یو دی بل دې ته ګوزي دا غزار کې دی وی وی وی دیم قول دا رات فرشته ده فرشتو مشره ده او هغه جبیر لاندې یې عبادت کې لګیاوی یو قسم دې نگران فرشته ده والملائکتو فرشتي من خیفته د یری د جرات فرشتي نه کی او دی جګړه کوونکي دي په الله د الله په دین کې او هو شدید المحال او د الله رب العزت څخه عذاب ورکوونکي دي شدید المحال معنا یا خو محال معنا سخت نیونکي دي الله رب العزت یې سخت نیونکي دي محال معنا هری رضی الله تعالی په اخر سره کوي د الله رب العزت سخت نیونکي دي یا مجاهد رحمت الله علیه د محال معنا په قوت سره کړی ده دا الله رب العزت ډیر سخت طاقت والا دی قبولتیا نشي کولې دي د پاره الا کباستی مگر پشان د وګدون کی کپي لاس پلرا ال الماء وګوتا ليبلغ فاه د لپاره شورتي خلیل دتا وما هو ببالغ او نه دا وګره سیدون کی خلیل دتا مثال په تور دلته یو سړی ناشته او دم دې نه دغه سلاسو کو چوبو ته وي یو بو زما خلی تراشي وو بو زما خلی تراشي دا وچت ته خلی ترات ملي دغه سي دا غیر الله ته چې دی اوازونه کوي دا غیر الله دې تر رسیدلی نشي د آیات لاندې استاد محترم مولانا موږ ته به هغه د اشعار ویل تشلاس څوک دولو او بوخلی تر راتلی نشي تشلاس څوک دولو او بوخلی تر راتلی نشي دا غرانګي دا مددګاران پکاري دي نشي تکلیف او فراحت کی چا تر سیدی نشی رات کې فرمای دا سپاغنی سبحان ندی مالکان د نفع او د نقصان الله رب عزت دې کې صراحت کړی دی کرامت کوي لیکن تاسو نشی کولای څنګه چې وګ تاسو نشی رسیدلی کم چې چې غوهی را رسیدې خونی شي خو په چې غواره باندې کافر شو چې غیر الله ته چې اوواله نو ما دعا الکافرین الا فی ضلال نه چې غیر کافرو الا فی ضلال مگر په گمراهی کې خدای کې ویلا یسجدو داوود توحید الله رب عزت لپاره سجده کوي من فی السماوات والارض هر هغه څوک چې په اسمان او زمکه کې دي طوعا وکرها په خوشاله او په زور تو او وکرهن یا خو مراد د دین ها تو ان مراد مؤمنان او ملائک دي چې په خوشاله الله ته سجده کوي او کرهان مراد منافقان دي چې منافق دې په زور باندې کوي یا د خلکو د ملامتیا د وجې نه کوي دویم قول دا دی دا قول تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کړی دی یا طوعا وکرهن مراد ابن زید رحمت الله علیه ذکر کړی من دخل فی الاسلام رهبتا رهبتا طوعا مراد څوک چې په اسلام کې په خوشحالي سره راغلي ورهبه من دخل فی الاسلام رهبتا او څوک کرهن څوک په اسلام کې د یری د وجه نه داخل شوی دی دا څنګه مراد دی یا توان مراد مسلمان کرهن مراد کفار چې تکلیف او غیرت راشي به الله رحمت کوي یا توان مراد عام مسلمانان کرهن مراد جیلان چې کله جیل کې شي یا د مسلمانانو په قید کې راشي بیا په خپل دین مني وزرالهم بالغدو والاصال او سوري دی سبا به الله ته سجده کوي یعنی هر وخت الله ته سجده کوي بالغدو والاصال اشاره ده ناسور سجده کول پدې کې انسان ته څنګه ثواب ملایوي او دا یو نعمت دی چې انسان په خپل تابعداري کې ناسور انسان تابعداري کوي وایي چې ناسور انسان لپاره قیامت پر ځای گواہی کولی شي چې انسان ستا بندګي عبادت کوي بعض خلک وی د نبی عليه الصلاه والسلام چې کله مقام بیانې نو دې پورې ورشي پکې چې د نبی عليه السلام سورې نو لکه بریدان بعض مسلمانانو کې دا خبره شته مشهور ده وې د نبی عليه الصلاه والسلام سورې نو خدا خبره بالکل غلطه ده سورې دې کې بدواله څه شي دي چېرته نبی عليه السلام مرتبه کې په دې سره کم شي واصل دا خبره بریلیان د یو مطلب لپاره کوي مطلب دا دی نبی علیہ السلام نور من نور الله دی هغه رڼا نه جوړ دی نه رڼا سوري نه وي د سپوږمۍ سوري چاري دی دی د نور سوري چاري دی دی د بل سوري چې بل شنو سو کې دی شي قرانا د هغه سوري نه وي هغه وی نبی علیہ السلام رڼا وا ذکر هغه سوري نو دا خبره بالکل غلطه ده یو کو نبی رسول الله بشر او بل سورې د نبی رسول الله روایت ده چې غالبا کله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دي چې زه کور کې راځم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی رسول الله سورې د نبی رسول الله رسول مخکې مونږ دي نو سورې دا خو د انسان وی د نبی رسول الله هم سورې په بدوالي نشته دي آیات سجده او بیا سجده تلاوت وکړي قل من رب السماوات والارض ويسوع دی رب اسمان جسم کی دی بچب شي نو قل لله قل الله ورته الله رب العزت دی ويا نبی عليه السلام افت تخذتم اين وري تاسو من دون الله سوا الله نه نور مددګاران لا يملكون لانفسهم ندی اختیارمن د پاره د خپل ځانونو نفع ولا ضرر د فیدی رسول نه د ضرر لري کولو وایا نبی علیہ السلام ایا برابر دی وړاندې ولیدین کی ندی برابر مشرک او ماید نه برابر باطل عالیه چې وړاندې دي صبرونه کې پراتی سری شي لیدل ندی برابر لیدون کې الله رب العزت سره ام هل تسل الظلمات ولا النور ایا برابر دی تیرې ورانا ایا برابر دا غلط عقیده او تیر کیدا شری برابر کې دي شي ایا برابر دی ظلمات جهالت او نور او علم نشي برابر کې دي ام جعلوا لله شرکا ای ګرځولي دی الله رب العزت لري شریکان داسې شریکان خلقو که خلقه چې پیدا کول کولی شي په شان د پیدایش الله که کولی شي فتشابه الخلق عليهم از ګرور شوی وي پیدایش په دی باندې نشي کولی او اي الله رب العزت پیدا کون کې داري او څه دي الله رب العزت یک یواز ذات القهار زور ور دي غالب دي په هر چا انزل من السماء ماء اوس مثال د مسلې د توحید یا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا مثال د قران شریف دی قران شریف دا لکه د باران فرنګي چې راغي بیان کی او قران شریف دا بیانین د قصې لکه د باران هر چاته بیان کا باران څنګه هر دې ترسي دقه ته قران شریف هر دې ته ورسوا هر دې کې دې بیان وکړه دا نه چې ته قران شریف بیانې نو یرا قران شریف چې څوک در ترازی خو هغه به اوري کنه ټول خلکو باندې تل اوري قران شریف د دې بیان چې عام بیان هر چا ته ورته بیان شي چې کله قران شریف بیان شي یا توحید مثلا باران سره د مخکې چې څنګه وضاحت وشه دا حالات راځي تاسو هم دغه څه حالات را پیدا شي خلک به مخالفین وي چې درس څنګه شروع کړ مصاب په خلاف کې مختلف قسم خبرې به شروع شي نو څوک بداوي یره دې دعا نه مني څوک وي دا خیرات نه مني څوک وي دعاګانې نه مني څوک وي دې تبلیغ نه مني په دې طریقې سره اعتراضونه به شروع شي کله چې اعتراضونه شروع شي چې کله ته خپل خبره مسلسل روانه کړې ته قرآني شریف بیانوا د توحید مسله بیانوا کله چې ته بیان شروع کی کله چې خلک تا ته وکیږي څه خلک خو بس خبره ووري کله چې هغه حق ووري هغه ته معلوم شي چې اصل حقیقت څه شي چې تبلیغ منی دعا منی او خیرات منی او هر څه منی خدا په خلکو پروپاګاندا شروع کړي بیا د هغه نورستو خلک بستا ملګری شي او د دې به خلک بیا خلاف شي دا کوم چې غلطه پروپاګاندا کولی چې خلک حق دې ځنه کې په حق باندې پوه نه شي او خلک به تاسو بیا په دینه باندې او پتندې باندې او پلاسونو حاضر کې به تاسو زیدر کی وانزل من السماء الله رب عزت راوری دبرنا مان باران فصالت تصبحی او دیتون خورنا سیلابون ولی بقدرها په اندازې د هغه څومره چې ته توحید زیات بیانې مخالف به زیات وي څومره قران زیات بیانې مخالف به کوم یو ورنه مشاهده وکړي یو مولا دې هغه صرف خلکو ته چې علم ترکه په باندې مسکی او نور څه کار نه لري نه چا د مسله کوي نه چا د قران نه چاته ارزو کوی ډېر څه سره دی څوک هم دا هغه بد نه وي او چې کم سره حق بیانې مسله بیانې چې چا کړی نه خلک دا هغه بد وي ځکه حق دی الحق مر ولو کان در حق وینا د تر خاګر کما غلیر دي سفیان سوری مولا خو ځکه ذکر کړی دي اذا كان الرجل محمودا في جيراني وقربائن قال من مداهن کله یو سړی خلک خپل خپلوان گاونډیان خلک داغه تعریف کوي په هشا انه مداهن دا سړی د حق پټ کړی دی دا کې وی لوي چا بیا خامخا خلاف کولو او حق نه دی ویل ځکه څو خلاف نه کوي نو څومره چې زیات مسله بیانې مخالفین به دې زیاتېږي څنګه سیلاب راشي په دې کې دا سيزونه وي خشاکونه وي سره زروي هر څار کړي راوړي تورونه له کړي وي دا هر څه پکې وي خو اخر کې صفه او به پاتې شي او اخر کې سره زر او دا سيزونه چې خلک څنګه راغونډي دغه څه چې کله مسله بیانې مخالفین مخالفین به وي هر څه باطل خلک وزن سره لوي کمزوري آبادیان دي کمزوري قیدو علا بلو کیږي او ته مسله بیانې او چې وغیرہ چې سبق به وي مخالفین به وي خصوص ساعت پس وبو برانی شي هر څو پکې ښکاری شي ته په دې سیس ذکر आवाज کوي تر زر او دا دوی کوم علما چې ځان ځان مثالونه دي نو مخکې مثال هغه د قران او توحید یو قسم دا مثال دی دویم قسم مثال دا چې چې زرګر دی هغه چې اور وغیرہ بلکی نو تر زر په هغه کې واچي تر زر چې پای کې غندونه وي کله چې غندونه وي نو په هغه سره چې غندونه پر بیا لری شي او صفه تر زر پاتې شي دغه څه چې توحید بیانې نو توحید بیانولو سره غلط خلک وي نو غلط خلک چې هغه په دې سره راخود کیږي هغه به روچتیږي چې ته مسله بیانې هغه به روچتیږي ستا په خلاف کې او بدمعشانو دا به روچتیږي خو آخر دا به ختم شي صفا سره به پاتې شي لپاره د لټول د کالو او متاعن زوج مثلو یا سامان زوج مثلو زوی په شان دی یا نور سامان په کلټي چې ما کې کوم هغه په کلټي لال جواهرات ادا پکې وي اور چې څنګه بل شي باغ سر اصل سر چې معلوم شي هغه ځک بیګار سر ګلټ چې کوم وي هغه تنه اوس وزي دغه څه ته مسله بیانې کله چې تکلیف راغی تا د وسې ملګری معلوم شي او کم چې بیکار وي اته ځګ وي ګنوي هغه بدنه لري شي هغه خالص وب پادشي پزمکه کې یا مراد د دین هغه سره زر سپینر وغیره دي هغه پادشي پزمکه کې د قصې بیان الله رب عزت مثالونه یا د فاده وضاحت ده للذین استجابوا د فاده کسانو چې قبول کیاو کې د فاده حکم درو خپل الحسنا یودی د فار جنت حسنا مراد یا قرطبی ذکر کړی النصر فی الدنیا والنعیم المقیم فی الاخره د دنیا خوشحالي دا چې الله د دنیا کې نعمتونه ورکړي او د آخرت خوشحالي او النعیم المقیم فی الاخره د آخرت نعمت خسته بدلا چې نعمتونه به همیشه الله ورکړي او هغه کسان لن یستجیبوا له چې قبولتیاونه کې د الله حکم لرا قران لرا لو ان لهم کچری شي د پاره دی ټول هغه څه چې پزمکه کې دی غون او پشان دی نورم لفظ او به چې دی ور کول غاړي په دې سره نو ما تقبل منه محذوف دی قبول بنی شي دینه او هغه مخ کې سورې مایده او سورې ال عمران کې تیر شي دا کسان د پاره دی بد حساب وي او زیر دی جهنم دی ډیر بد زید راتوي انده جهنم اي هر هغه څوک چې پوهیږي انما انزل چې کیندا کتاب را لېږل شوی تا ته طرف دربستانه د حق دی کې دې شي پشان دا هغه چا چې هغه وروي یقینا پنو نصیحت اخلي خاوندان عقلونو الذين يوفون بعهد الله صفات المؤمنانو هغه کسان چې پورواله کوي توګونو فوادو د الله باندې هغه د الله نه مراد قرطبي ذکر کړی بجميع عبود الله وهي اوامره ونواهيه مراد دینا ټول وعدی دی ټول حکمنا اوامر الله ټول ټول الله نواهی د دین ځان بچ کی الذي وصى به بها عبيده هغه چې الله رب العزت په دې باندې خپل بدنګان ته وصیت کړی دی هغه ټول اوامر چې مراد دی او نواهی ولا ينقضون الميثاق ونماتي وادي يند بندگي او هغه کسان يسلونا چې پوره کوي ما امر الله به هغه چې حکم کوي الله پري ايو صلا دا دا کول د په اوس کولو یې خپل ولي الله حکم درکړي د دې په ادا کولو د دې په په اوس کولو باندې ندي هغه پوره کوي حدیث کې راځي دریس دیونه د الله د اشلان قیامت کې امانت به وي قران شریف به وي او صله رحمی به وي صله رحمی به आवाज کوي علامن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله الله چا چې ځان سره یو ځای کړم د خپل رحمت سره یو ځای کی دا چې پرې کړم یا الله د خپل رحمت کی جدا کی دلارایمی پالل څه وی نو هغه تفصیل شوی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم من قطعا کا هغه چا سره سلامي او پاره څو چې تاسو سره پرې کې یو غل پښتنو سلامي جماعت سره نه پاري دی ور سره ولې پالي واصل سلامي نبی عليه السلام فرمایل هغه چې تاسو سره کټي ته ور سره پالي یریږي درب خپل نه یریږي سو الحساب دا په حساب نه او هغه کسان صبر او چې صبر وکړي ابتغاء او ربهم صبر کوي کلک وي د پارا د لټولو د رضامندتیا د رب خپل او پابندي کوي د مانزه او خرج کوي د هغه مال نه چې ورکړي مونږ دي ته په پټه او په ښکارا ويدراونا بالحسنه السيئه او د فقيري په خسته طریقې سره بدې طریقې لره څه مطلب دی یو مطلب عبد الله بن عباس سے فرمایي ويدراونا بالعمل الصالح السيئه درې مطلب سید ابن جبیر رحمت الله علیه وی ويدراونا بالمعروف والمنکر تفقیری پنیکی باندې بدی لرا معروفات کی منکرات ته پسی څلورم مطلب بعض علماء دا وی ويدراونا بالعفو الظلم تفقی دی په معافی باندې ظلم لرا سو کو سره ظلم زیاتی وکي بیا هغه ته معافی کوونکی وی پنځم مطلب ابن یشجر رحمت الله علیه ذکر کړی هغه ويدراونا بالتوبه الذنب د فقيري په توبه باندې ګناه لرا ګناه چې نوشي ورپسې توبه وباسي ووم قول تفسیر قرطبي ذکر کړی ويدراونا بالاستغفار السيئه د فقيري په استغفار باندې ګناه لرا ګناه چې نوشي استغفار پسې وي صحیح خبره ده دا ټول ته شامل دي دا کسان د فرد دی او خبردار بهتر انجام وي د آخرت جنات عدن بدل د خبردار نه بدل او مبدل منه قانون د نحوی دا دی شی واحد دی دا خبردار څه شی دی جنات عدن جنت عدن چې داخل بشری هغه ته ومن صلح من آبائهم او هغه څوک چې نیکان وي د پلارانو د دینه صلحه صلاح معنا خازن کوي صلاح صدق و امن و وحد صلح معنا دا چې رښتې ویلې وي ایمان راوړې وي د الله توحید منلې وي د درې کارونه دې ته صلاح ویلې کی او قرطبي ذکر کړی دی ابن عباس رضی الله عنه قول هذا صلاح الايمان بالله والرسول صلاح مراد په دې کې ایمان په الله او پیغمبر ناسو کې نیک وی ایمان راوړي په الله پیغمبر د پلارانو د دې د خزو د دې او د اولاد د دین او د فرشتو د اولاد د دین او الملائکه او فرشتي يدخلون عليهم داخلي او پري من كل باب دارو دروازینا ندی په جنت کې وي فرشتي هم په داخلي ورته وي سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی بما صبرتم فصبر اج صبر کړی تاسو دنیا ما عقبت دار وزیر خدای عقبت دار یعنی انجام د آخرت او دار اکثر هغه ځای د پاره راځي چې انسان ورته په خوشحالي باندې داخليږي اکثر دې د پاره استعمال کی ماوا اکثر استعمال چې سړي خو خني یو ور داخل کی او دار اکثر دا خو خوي نو جهنميان د پاره ماوا ذکر چې ځکه دوی خو خني او زور به ورنه نږدې جهنم ته او دار جنتیان په خپل خوخه باندې دي هغه کسان من خوزونه چې ماتي والد الله تعالی رسو د مضبوطوالي د دینه او پریکی هغه چې الله حکم کړي په دې د پوره کولو د ادا کولو او فساد کې پزمکه کې دا کسان دې لپاره لعنت دي او دې لپاره بد انجام دي یعنی د آخرت الله یبسط الرزق لمن یشاء بلکې کوم دلیل رازق لكل شيء والله الله پر اخر رزق چاته چې خوښ شي تنګي رزق چاته یې خوښ شي او خوشاله شوی دی په ژوند د دنیا باندې او نه ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سکا وی هغه کسان چې کافر دي لولا انزل علیه آیه من ربی وین راضی په د معجزه طرف دربنا ورته وای یقینا الله ګمور د ګمراهی لګی چاته چې خوښ شي او توفیق ورکړي یا مضبوطیا هدایت کی دا ته چې خوښ شي الیه دې مسلې طرف ته من انا سوچ الله تراجر دي حال کسان ایمان راوړ او تطمئن قلوبهم بذکر الله ترغیب قران ته او مطمئن شي لزمه دې بذکر الله بذکر الله سو معنی دي یو معنی علما کې بذکر الله د توحید الله مطمئن شي لزمه دې د الله په توحید الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار په ذکر په توحید الله مطمئنی جزره توحید په ذکر هغه زبر مطمئن شي چې شرک دی هر وخت و پریشان کله به یو زیارت لږه کله بل زیارت لا غصه به کار نه کیږي توحید سره انسان زړه مضبوطیږي او اطمینان په نصیب کیږي دویم قول ذکر نه مراد عبد الله بن عباس سے فرمی بالحلف خبردار بذکر الله بالحلف قسم په الله باندې خوړل تطمین القلوب قلب الخصم د دشمن زپم اطمینان شي از ځا په خبره یقین نکړي قسم دی ورته د الله په نوم خوړل بس هغه ودا نه پارام باندې شي چې رښتې راځي عبد الله بن عباس سے فرمی مراد دلته دادی درین قولا مراد په دې دی کې قطاده رحمت الله علیه ذکر کړی دی الدوام بذکر الله همیشواله په ذکر الله قول اطمینان سزرتا یو خو سری مصیبت و غیره پیدا شي دې بس تصویر حوالی اصول ذکر په دې اطمینان نه رسیږي بلکې قطاده ته قول الدوام بذکر الله په دې باندې همیشواله اختیار ول ذکر به دې ذکر اطمینان رسیږي بنزم قول د مقاتل رحمت الله علیه دی الا بذکر الله بوعده تطمئن القلوب خبردار د الله په وعده باندې اطمینان رسې زړه نور څوک در سره وعده کې سړي اطمینان نه یره وعده به رښتیا کې وکړي دروغ وکړي چې الله در سره وعده وکړي جنت او نعمتونه بس انسان دې په اطمینان کې شپږم معنا سفیان بن عیینه رحمت الله علیه ذکر کړی الا بذکر الله الا بامر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په حکم سره اطمینان ملاوی کی سرتا عام د نور چاکار کې زړه ولې پریشان وي مزدوري برا کی یا برانی کی دا خبرې راغ عبادت نه عبادت شروع کړه الله حکم مطابق زړه ولې اطمینان وي د دنیا کار کې زړه ولې اطمینان وي د الله حکم مطابق رواني زړه ولې اطمینان وي هو معنا مجاهد رحمت الله علیه بعض نور علما کړی دا الا بذکر الله خبردار بالقران تطمئن القلوب قران شریف باندې اطمینان ملاوي کی ضرورت نور دنیا خبرې کو زبر پریشان کیږي قران شریف چې څومره وي زبر مطمئن کیږي او زبر لالا مطمئن کیږي یا خدا اطمینان دا قران سره فزو طریقو سره یو دا چې دنیا کې مسله دی راغ اختلاف راغی نو انسان ته په قران کې دلیل ملو شي د انسان د اطمینان شي مثال په تور اوس چې دی عام طور دوه خبرې دي یو قسم خلک بتا ته وي زیارتونو ته مزه الله نه بغیر بل څه نه مغواړه دیم قسم سړی دی هغه بتا دي نه مړ غواړي د الله نه کان خلک دي هم د الله بندگان دا خو بل شي نه دي هم الله پیدا کړی الله ورته اختیار ورکړي دي اوس انسان چې پریشان دي چې کوم یو منم یوم خمزدار ګیره ساتلی دی راته دا خبره کوي چې الله نه بغیر بل څه نه غواړي دا بلم څه شی دی خګیرین ساتلی دی او دی راته چې غواړي قران یو آیات وره چې مؤمن کې الله فرمایي ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه هر او تو چلا نه بغیر بل سو کرام رسی لا برهان له به اس دلیل په باندې نشته دلیل په نشته به دلیل راته دین کې بیا راځي به دلیل خبره چې دی کې الله وری نه نشته دې ما ته شرک الله تعالی نه ورکی جواب بینما حسابو عند رب الله ورته حساب کی الله کو مولت ورکړي حساب ورته قیامت کې کنه دویم په قران شریف سره اطمینان د دې په لوستلو سره سره چې څومره قران شریف وي په دې سره اطمینان چې عزت ملاويږي او حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمی لیس منا من لم يتغنى بالقران دا حدیث درې مطلب وو یو مطلب محمد بن حنان رحمت الله علیه دا ذکر کړی نه دې زموږ نه هغه څوک چې تغنه بل قران چې د خپل ځم مطمئن په قران نه ته دته پریشانی راغله دی بار بار قران وی بار بار و قران وی دومره پوری به وی دومره پوری وی چې زړه به په اطمینان شي د دنیا مصیبت سره د حل شي ځو کې د سنت دې سره زموږ نه دی دا مطلب دلیل الفالحین دریال صالحین شرع ده محمد بن علان رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې په قران سره دومره په ځل اطمینان ورکې وی وی وی چې زړه په اطمینان شي بس هغه دې په لوستلو انسان ته اطمینان ملاوي الذين امنوا وعملوا الصالحات ها کسان چې ایمان راوړنې کمال کوي توبه لهم خوشخبری ده لپاره دې او خسته انجام یعنی د آخرت هم دقه ته لګیلو مونږه په امتونو کې مخکستانه یعنی دی عليه السلام چې تیر شي مخکستانه امتونه ټولي جماعتونه لتتلو عليهم الذي کتاب مثل درکړي دا پارا چې د رسول کړي تا د هغه او حینا الیکا چې وای کړی مونږ دې تا ته وهم یکفرون بالرحمن او دې کفر کوون کړي بالرحمن بالرحمن معنا په کتاب الرحمن د الله رب عزت په کتاب باندې دې کفر کوون کړي یا بالرحمن معنا د الله په توحید الله په یووالي قل هو ربي او يا نبی عليه السلام د الله زما رب دی نشته بل اله مگر صرف د الله عليه توکلت و اليه متاب د الله ځان سپارم او د الله تزرا ګرځما رجوع کوم ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض سو مطلب هدايات یو مطلب د آیات شیخ القران رحمه الله ذکر کړی ولو ان قرانا کچری دا قران شریف سویرت بیل جبالو روان شي په حقانیت د قران شریف غرونه او قطعت به الارض یا پریکړی شي په دې ځمکه او کلمه به الموت یا خبرو کې په دې سره مړي غرونه روان شي غرونه دا وي وخلقو قران د الله کتاب حق کتاب دی ځمکه کوشلېږي دا आवाजونه شروع کی وخلقو قران د الله حق کتاب دی مړی را پاسی خلقو تلاوی مونږ نه دی منلی مونږ ته عذاب ملاویږي و خلقو وی منی نو ما کانو لیومینو محسوس دی بیا ایمان نه راوړي دا مطلب شیخ القرآن رحمه الله ذکر کړی او دلیل د سورۃ انعام 111 آیات ذکر کړی دی د تمې سپاری اول آیات ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه وکلمهم الموتى وحشرنا علیهم كل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنون دې مطلب د آیات ترجمان القرآن کې ابو کلام آزاد رحمت الله علیه ذکر کړی دی ولو ان قرآن سیرت به الجبال دی بویل اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تا نه منو دا کتاب نه منو الوی هو منو کچری غرون روان شل لکه څنګه چې سليمان عليه السلام په حکم سره کشته یو یو ته بل څه روانې ده حکم بیا وکړو او تخ به روان شي یا مونږ به تعالی ومنو قطع به الارض چې زمکه پرې کړی شي د زمکه څو ټوټه او څه حصہ هغه دا گواهی وکي چې واقعي دا پیغمبر او دا کتاب رښتیا او حق کتاب دی او کله ما به الموت یا د عیسی علی السلام پرنګ مړي را ژوند شي او هغه دا خبرو کې چې دا قران حق دی نو موږ منلې وي نو جواب ولو ان قران سویرت به الجبال ترجمان قران کې مولانا ابو کلام آزاد رحمت الله علیه ذکر کړي کچره د قران شریف نه مخکې یو کتاب د پاره تاسو دغه شرط لګولې وي منلو لپاره یا دنیا کې چرته دا شرط لګولې شوی وي چې مونږ به یو څه علمونو چې غرض روان شي هغه دی وي یا پاره سره زمکه پرې کړی شي یا پاره سره کله ما به علم او تا خبرې مړي ته خبرې وکړي تاسو یې قرآن دې کتاب دی چې څه د دین آیات و غیره و غیر دې روان شي یا یې آیات چوپ کو په دې باندې زمکه کوشلېږي یا یې آیات چوپ کو مړي دې پر راځوندي شي نو کته قصیو کتاب مخ کې تیر شي وي سیدې دې کتاب کې هم دا اثر وي په دنیا کې چرته داسې کتاب نه تیر شوی نو ولې د قران شریف د پاره تاسو د قصې دونه لګوي درې مطلب شیخ رحمت عثماني رحمت الله علیه ذکر کړی دی تفسیر عثماني کې ولو ان قرانا سیرت به الجبال کچری دا قران شریف روان شي په دې باندې غرونه او قطعت به الارض یا پرې کې شي په دې باندې زمکا او کلم به الموت یا خبرو کې په دې سره مړي سیرت به الجبال معنا مراد دین غرونه کچری دار غر په دې باندې روان شي معنا دا کافر دومره سخت دی لکه د غرونو پرنګي پنه منلو کې یا سویرت به الجبال روان شي غر یعنی دې ته په عذاب ورکولو کې دې ته لګ عذاب ورکی او ظاهری به هغه ټیم کې بیا اومنی لکه بنی سیلو چې غر کې اوچت چې نو به ویل چې موږ مونږ سمینا واطوانا خو غر لري شو نو بیا وی سمینا واطینا موږ کوور نه فرمانی دي نو کله به غیر اوچت کې ورته شوی او منی قران بیا به او منی خلک تاسو لپاره بیا باندې منی او قطعات بیلار یازنه کا پرې کړې شه ازنه کوش لګي ورته منی قران کنه منی ځنه کې کوم خاصو بیا به او منی یره منو منو او چې بیا ازنه ته صحیح شه بیا به نه منو او کله ما به علم او تا یا مری راپورته شي د دې په مخکې قران حد دی دا مونږ ته مذاب راکړي چې مونږ قران نه دی منلې دی بیا ومني او چې بیا مړې ته بیا قبر کې خخ کړی چې بیا ویني ملبین د پاره مونږ په دومره د قران نه څخه شوی دي چې بالکل دیني نه منون دي دا مطلب تفسیر عثماني کې شیخ رحمت عثماني رحمت الله علیه ذکر کړی بل لله الامر جميعا بلکې الله له اختیار دې کارونو غوندو افلام یئت الذین یئت معنا امام رازی رحمت الله په یعلم سره کړی او قرطبی و غیرم ته یعنی افلام یعلم الذین آمنو اینه دی په هغه کسان چې ایمان والي دي چې د الله په زور خو غشوي وي نو ټول خلکو ته به هدایت کړي وي خو همیشه بیا کسان کفرو چې کافر دي مقاتل من اهل المکه مکه والا کافر دي ډیر مخالفین یا ایو کافر تصيبهم رزقي بدی تازه بما سنو په ثواب دا چې کړی دي قارعه قارعه او المانی ذکر کړی الذي تقرأ قلب صاحبها هغه زړه چې د انسان د زړه او ټنګي د تقضا قاریان الذي تقرأ قلب صاحبها هغه عذاب چې کوم تن ته ورکولې شي زړه ولا او چې کولې شي او ټنګولې شي او تحل قريبا من دارهم یا واقع شي عذاب من دارهم نزين کورون دي دینه یعنی تکور دونه مخکې مخکې الله او تکور کې عذاب ورکړي تر دې پوری جواب شهزاد دیتا وارد الله یند عذاب ځکه به شک الله مخالفت نتی دوادي تسلی نبی علیہ السلام ته ولقد استهزئ برسل من قبل من خصه الټه ورته ټوکی کی او خفقېږي بنا ستانه مخ په پسنتو کې شي وي فامریت للذین کفروا زین کې سوال راځي چې پرسو په خنداګانې کې الله سنوي جواب معموله ترکړه کسان ته چې کافرو بیا مې ونیول فقې پکانه عقاب پرڅنګ ویل زما عذاب افمن وقائم بیا دلیل ایا هر اوسو قائم په معنی د عالم ایا هر اوسو چې عالم دی په دې فاریو نفس په هغه څه چې انسان کې ان الله رب عزت د هر نفس په هر عمل کوه دی د دې باوجود وجعلوا لله شرکا ګرځي دی الله رب عزت لپاره شریکان قل سموهم او ورته نبی عليه السلام نمونه واخلي یا تاسو ورته نمونه خي ام تنبئونه اي خبر ورکوي تاسو الله ته تاسو چې نو کوي الله پزنه کوي ام بظاهر من القول یا په سر تری وینا باندې الله رب عزت غدار سیدم دې تلو سره شریکوي بل زګن للذین کفروا دلتا لا دلیل لهم محذوف دی مشرک تر هیڅ قسم دلیل نشته بلکې خسته کړی شوی دی هغه کسان ته چې کافر دي مکرهم چل مکر فریب دي او بنشي او نور منی د الله دلارینا ومن یذلل الله فما له من هاد چاله چلا گمراه کی یا مور د گمراهی ولګي نشته دل سوکلار خودن کې لپاره د دې عذاب وی په ژوند دنیا کې او عذاب د آخرت اشق ډیر سخت دی نبی دی لرا سوا د الله نه میواق سوک بچ کې انکه بشارت مثال د جنت هغه وعد المتقون چې وعده کوي چې متقین سره روان دوی لاندې داغنه نهرونه وکلوها دائم میوه د هغه همیشه بوي وذلها یا قصور د هغه یا آرام د هغه تلک عقبال الذین اتقوا دا انجام دا کسانو دی چې تقوا اختیار کی الله دې موږ ته نصیب کړي وقبل کافرین النار وانجام د کافرانو د کافرانو اور دی الله دې موږ ته بچي والذین آتیناهم الكتاب ترغیب اور نو څنګه بچي جنت او څنګه دې په قران ما کسان چې ور کړی موږ دې ته کتاب یفرحون خوشحالی کی یا خوشحالی حاصلی په کتاب ترالی ګلې شوی تا تا ومن الاحزاب من ينكر بعضا او بعض دلونه حوضو دي انکار کوي بعضا یا خو بعض استره قران نه او اے پیغمبر لیکن حکم کولی شما تا ان عبد الله دا ول توحید چې عبادت کوم د الله رد شرک ولا او شرک به شرکونه کوم د دې الله سره د الله ته ادعو را بلند خلق دعوت ور کوم خلق ته او د الله د دې را ګرځیدل هم دا غرنګي انزلناه را لګري مونږ ته حکمن قران شریف دغه کوم حکمت نه عربین په عربی کې بکی او کچریتا تابعداري وکا د خواهشات د دوی رسول هغینا چې راغله تا ته من العلم د علم مراد وهي قران نبوي تعالی طرف د الله نه سوق دو سوق ماوین ولا واق او نو سوق بچون کی اثبات د رسالت دا چې سره لګیلو مونږه رسولان پیغمبران من قبل کمخکستانه الله لری کې هغه شبهات شرکیه چاته چې خوښ شي ويثبت ويثبت التوحید فی قلب الموحد امام غزالی دا معنی کوي او مضبوطی توحید په زړه موحد کې او د الله سره ام الكتاب اصل کتاب دی و ایما نورینک او کچر و قیوم تا تا بعض الذی بعض هغه څه نعیدهم چې وعده کوم دې سره یا یرو مونږ دی لرا او نتوفینک یا وفات مونږ تعالی را فانما علیک البلاء پس کینن پتا باندې رسول دی نه قران وعلین الحساب حکم ان حساب دی بلا ما انزل الیک من ربک سوره مائده 77 چې موږ مسلمانان ته فتوحات ورکو نو ځمکه مسلمانان ته حاصل شي د کافرو نه واغستل شي او دا تفسیر خازن هم ذکر کړی ده دې معنی عطا رحمت الله علیه کې نن قصها من اطرافها بموت العلماء عین ګوري چې موږ کومو د دین ازمکه په مرګ علماء سره علماء موږ د دین شهیدان ته وفات کوو علماء چې لاړ شي ازمکه کمیدل معنی چې هغه نیټه د ازمکه به کم شي قیامت را نږدې کېدل والله يحكم الله فیصله کوم کې دی لا مقب لحکم نشته څوک بدلون کې دی فیصله د الله لرا او د الله رب عزت د سریع له حساب زر حساب کوم کې دی او زر حساب دې څه تفصیلو چې غرمه او د جنتیانو او جهنميانو په جنت جهنم کې راځي وقد مکر الذين من قبلهم تحقیق سره مگر فرید کړه کسانو من قبلهم چې مخکې دینو پر الله المکر جميعا الله لري اختیار مکر دی غون یعلمو ما تکسب كل نفس تخفیفا وی الله رب العزت هغه چې کوي هر یو نفس یې تعمل وسيعلم الكفار زر دې چې په وشي کفار لمن عقبت دار د چا په اړه به تر انجام دیني د کور د آخرت ويقول الذين اثبات رسالت او تصديقا زجر وی هغه کسان کفرو چې کافر دي لس مرسله نه تلګل شوی قل کفا بالله هو نبی عليه السلام کافر الله شهیدن گوا بیني و بینکم فمیز زما او میز تاسو کی ومن او هغه څوک انده چې هغه سره علم الكتاب علم د کتاب دی د دې نو څه مراد څه مطلب دی ومن او هغه څوک ګواه کافي دی انده هغه سره علم الكتاب علم د کتاب دی عبد الله بن عباس څخه فرمایي هم علماء اليهود عبد الله بن سلام مراد يهود علماء اک عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ چې علم خاوندان هغه دا گواہی کوله چې واقعي ته الله پیغمبري دیم قول دا انده علم الكتاب هغه ځای چې هغه سره علم د کتاب دی الله تاسو گواهی نه کوي الله گواه کافی دی دریم شیخ القرآن رحمه الله ذکر کوي مراد د دین جبرئیل علیه السلام دا صاحب د هند علم کتاب راوون کې هغه فرشتہ چې هغه سره علم د کتاب یې راوون کې د علم د کتابونو دی جبرئیل علیه السلام او نزولن 72 نمبر دو او یایم نمبر نازل شوی دی رسو د سورته نوح نه او مخکې د سورته انبیاء نه سورته ابراهیم مکی سورته دی ترتیبا سورلسم نمبر نزولا دو اویایم نمبر نازل شوی بعد النوح قبل الانبیاء ربط دری صورت دمخی صورت سرا اسمی ربط ادا دی یاللہ نونتا په مصیبتونو باندې صبر لکه یوسف علی السلام نصیب کی او عبادت او تسبیح لکه درات پرشتي او هجرت او کور او پیخل لکه ابراهیم علی السلام صادین لپاره مونږ ته نصیب کی معنوی ربط مخ کی صورت سره هر کله چې مخ کی سورې رات کی مسلخ کارشه په دلیل او عقلیه او نقلیه او وحیه سره په درې قسمه دلایل سره مسله توحید ښکاره شو اوس په دې صورت کې تنبیه او زجر منکرین له مسلې او تخویف په تور کول شي په واقعات او مخکنو باندې وګوره مخکنو دا مسله نو منلې انجام یې شو دارنګ مخکې صورت ابتدا ترغیب ال قران ردی صورت ابتدا او اختتام ابتدا او اختتام دواړه په ترغیب ال قران باندې دارنګ مخکې صورت کې سلام د جنتیانو ذکرو جنتیانو باندې کار فرشتي دین ورته سلام بکیو په دې صورت کې سلام د الله تعالی د فرشتو او د فرشتو په جنتیانو د الله د طرف نه هم او د فرشتو د طرف نه هم زیات تفصیل دی امتیازات د صورت صورت ممتاز یو فرد دو ایدیهم کلو چې انبیاء علیہ السلام حق بیانولو کفار ورته په خلو کې لاسونه کې خل چې بس نور بیان نه کوي دارن صورت ممتاز دی په تفصیلی واقعا په منځ کې خلو د ابراهیم علی السلام ابراهیم علی السلام د الله د دین لپاره موږ پرې خلو دا فرض وی دی هم آیات نمبر 9 نه هم نمبر آیات هم. دارن صورت ممتاز دی تباز د شیطان او د هغه ملګرو 22 نمبر آیات دی کله قیامت پر ورځ باندې فیصله وشي دی وقفل کې باسونه کوي دارن صورت ممتاز دی آیات نمبر 25 باندې او 26 باندې کلمه خبيثه او طيبه دا غي ذکر شوی 24 او 26 آیات کې خلاصه دې صورت صورت کې ترغیب په تبلیغ اول علم نه بعد جدال المشرکین مع الانبیاء د مشرکانو جګړې د انبیاء علی السلام سره دویم علم نه بعد جدال المشرکین فيما بینهم د مشرکانو جګړې په خپل منځ کې دریم علم نه بعد الامثله للفریقین د مؤمنانو د کافرانو د دوانو مثالونه ذکر کېدل او سلورم علم نه بعد زجر او تخویف او دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه وجه تسمیه د صورت سور ابراهیم ورته ذکر ویل کیږي په دې کې د ابراهیم علیه السلام واقع به ذکر شي دا الله رب العزت د دین لپاره کور او کلی راکې پرې خلی وا 35 نمبر آیات دا واقع ذکر کیږي په دې وجه باندې سورته ابراهیم ورته ویل کیږي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله رب العزت په دې په معنا د دې حروفو شروع کوم په امداد کوم د الله باندې قیام مهرباني کړی دا او واقعات د انبیاء علیه السلام او خصوصا په واقعې ابراهیم علیه السلام خصوصي مهرباني کړی چې د ابراهیم علیه السلام په اړه طاقت ورکړي چې دین د پاره مال هر څه پیښې شول الله په دې په معنا د دې حروفو کتاب انزلناه الیک دا دې مشان کتاب را لګري مونږ تعالی رات چې تخرج الناس دې لپاره چې واسي ته خلق لرا چې تخرج الناس کوته وی چې تخرج الناس بل کتاب او هو القرآن ته په کتاب باندې خلق د تیرون او باسي من الظلمات تیرون تیرون مراد تفسیر تفسیر کفر او د جهل تیری دي او علم نور رڼا ترنا نه مراد ایمان او علم رڼا ته نه مراد ده په حکم درو خپل باندې یا په امداد درو خپل اغلارې د غالب او سیلې شي ذات ته الذي هغه ذات له ما فی السماوات و ما فی الارض چې الله له تابعدار دي ټول هغه څه چې په اسمانو زمکه کې دي وویل للکافرین من عذاب شدید او هلاکت دې د پاره د کافرانو د عذاب څخه الذين يستحبون الحياه الدنيا هغه کسان چې محبت کوي د ژوند د دنیا سره علی الاخرت او مقابله د آخرت کې چې مقصد د هغه راځم چې صرف دنیا حاصل کی دنیا پسیری حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایي اصل جميع الخطايا حب الدنيا واصل جميع الفتن الفتن مع المنع والعشر والزکات اصل جميع الخطايا اصل د ټولو ګناهونو چې حب الدنيا دنیا سره مين او محبت دي واصل جميع الفتنه من العشر والزکات د ټولو فتنو د ګناهونو جوړ خلق عشر او زکات نور کی دا وجه ده عثمان رضی الله عنه فرمایل هم الدنيا ظلمت في القلب وهم الاخره نور في القلب هم دنیا د دنیا غمونو سوچونه فکرونه کول ظلمتن فی القلب دا په دنیا په ځکه تیار پیدا کوي وهم الاخرتی نور فی القلب د آخرت سوچونه فکرونه کول پرې سره انسان په ذکر رڼا پیدا کوي دیو جنا حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایل اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولکل واحد منهما دا پار د هر یو د دوانه په دنیا او آخرت دی بنونه بچی دي فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فكونوا من ابناء الاخره تاسو د آخرت بچی جوړ شي ولا تكونوا من ابناء الدنيا د دنیا بچی چې دا سم جوړیږي چې دنیا لپاره کوشش کوي بیا نبی علیہ السلام فرمایل فإن اليوم عمل الله حسابا یا ساته تاسو دنیا دا سیال کی فإن اليوم عمل الله حسابا نن خدا سے ورځ چې انسان عمل کوي کفه کوي غبط کوي ولا حسابا د سرا سے حساب نشته دی وغدن حساب ولا عمل سبا یو دا سیر روانه ده حساب ولا عمل پای کې به حساب وی عمل به پکې نه وی نه قیامت روز را روانه ده هغه کې وزا سره حساب کولې شي عمل به بیا پکې نشي کولې نه داغه لپاره عمل وکړي محبت کې د جن د دنیا سره په مقابله د آخرت کې ويسدون عن سبيل الله او باندې خلق لرا د لارې د الله نه ويغونها عوجا لټي دي لر کوواله حدیث کې راځي امام قرطبي جواهر القرآن ذکر کړی په هغه باندې ډېر زیات یریګم ويبغونها عوجا او لټي دي لره کوګوالي اولائک فی ظلال مبین دا کسان په گمراهی ښکار کړي وما ارسلنا من قبل من رسولین او نه دی لګره مونږه هیڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبا یا لګو لهجه د قوم دې کې لیوبین لهم دې لپاره چې بیان کړي تین الله احکام پس گمراه کی الله رب العزت چاته چې خوښ شي او لار کوي چاته چې خوښ شي دا الله رب العزت غالب او حکمت والا ذات دی ولقد ارسلنا موسی تحقیق لګره موسی علیہ السلام په خپل دلایلو دا جوباسا قوم لرا من الظلمات الى النور تیری نرانا تا او پنور کړي تا بی ایام الله بی ایام الله معنا یو علما دا کوي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ایام الله بنی عم الله د الله نعمتونه دي ته بیان کوو الله دا باندې دا نعمتونه کړی دي الله حکم ومني کنه دوی معنا به ایام الله نه مراد ابن زید رحمت الله علیه وی الايام التي انتقم الله فيها من الامم السابقه کوم قومونه چې الله بدل اغست الله ورته سزاګانې ورکړي دي تو ورته د هغه بیانو کې جو وي مخکنونه او من لسان جام شو کتا سمونه من لا تاسو هم دا انجام شي پنون چت ور کدی تا د الله پای رزو نعمتون یا عذابون ترا یقینا پرې کې خامخا درېل دي لکل صبرن شکور د پاره د هر یو ډیر صبر کوونکی شکر او تابعدار الله شکر ادا کوونکی حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي ټول دین په دې دوه جملو کې دی صبر او شکور نیم دین په صبر کې پروت دی نیم دین په شکور کې پروت دی وجه دا ده انسان ته تکلیف ورسیږي یا انسان ته تکلیف رسي یا خوشحالي که تکلیف باندې صبر وکړو ګویا کې انسان په نیم دین باندې صبر وکړو نعمت ورته ورسېده د په شکر وکړو نو ګویا کې نیم دین باندې د عمل وکړو وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا کړی چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته یاد کی نعمت د الله چې کړې پتا سو کړې چې خلاصې درکړو تاسو ته د فرعونانو نه چې رسول به تاسو ته سو العذاب بد عذابنا ويذبحون ابناءكم دلته سوا وروړي اشاره دې ته مخکې سورې بقره کې دا واقع تیر شوی مخکې سوزل او حلالون به زامن تاسو ژوندې دې پریخي یا به حیا اغسلا د زنانه تاسو په دې کار تاسو کې امتحانو د حلالولو کې یا په دې نجات تاسو کې نعمتو طرف درم تاسو نه لوي و اذ تاسنا ربکم یاد کې کله چې کوم کور تاسو لئن شکرتم کچری تاسو شکر ادا کړم لا زیدنکم خامخا زیاد بکم تاسو لره دا نعمت ولئن کفرتم او که تاسو ناشکری وکا یقینا عذاب زما لشدید خامخا سخت دی ویل موسی علیہ السلام کفر کوي تاسو او هر هغه څوک چې پزمکه کې دی غون فین الله لغنی حمید پس بشک الله رب عزت دی پروا او سره شوی ذاتی علم یاتکم دا اواز لفظ علم او د دې نورستو جدار المشرکین مع الانبیاء او تثبت د انبیاء علی السلام ان دې راغله تاسو ته خبر دا کسانو چې مخکې تاسو نو قوم د نوح علی السلام د اجانو د سمودیانو او هغه کسان من بعدهم چې رسل د دینو لا يعلمهم الا الله نو پوهیږي نه پتا ذات دې باندې پټولو مگر تر بیا الله رب العزت راغلی دی تا بیغمبران د دې بل بینات په واضح او دلایل باندې فردو ایدیهم فی افواههم سو معنی دی پس واپس کړو دی لاسونه خپل فی افواههم فلا سنو د انبیاء علیہ السلام کې فلا لاسونه خپل په خلو د انبیاء علیہ السلام کې عبد الله بن مسعود ته فرمایي عزو علیها غیظا قرطبی دا خپل ذکر کړی واپس کړ دی لاسونه د هغه غیظن د غصې د وجنه یو معنی دا واپس کړو دی لاسونه د انبیاء علیہ السلام په خپل خلو کې دې لپاره چې انبیاء علیہ السلام فلاسونو کو تو باندې چې کونه ولګي انبیاء علیہ السلام به دعوت ورکول دي به داغي لاسونه واغتل چې کونه به پیلګول دې معنی فردو ایدیهم فی افواههم واپس کړو دي لاسونه خپل فخلو د انبیاء علیہ السلام کې بس بس مسله را سم کوي انبیاء علیہ السلام به خبرو کول دي ورته لاسونه چې بس تر نور خبرې مکوي او فخله به ورته لاس تیخ درې معنا فردو ایدیهم فی افواههم واپس کړو دي لاسونه د انبیاء علیہ السلام فخلو د انبیاء علیہ السلام کې نبی علیہ السلام لاسونه به راوا غسل په خلو کې ورته منډل چې بس دا خبرې کنه او چې کول نه څلورم معنا فرسو ایدیهم فی افواههم فشاپس کړي لاسونه خپل په خلو خپلو کې نبی علیہ السلام به بیان کولو دی ډېر غوسه شو نور تو غنو دا خپل لاس دې په خلو کې دا څه ورته چې څونه به پلا ګول لکه مخې تیر شي دی په خپل لاسونه باندې چې څونه لګي تاسو زوجنه مې غیر زوج لغوسینه ویل به یقین موږ کفر ته په هغه څه چې تاسو په هغه را لګلې شوی او یقین موږ خامخا په شک یو مما د هغه سنا تدعوننا الیه مرید چې تاسو موږ ته دعوت را کوي دي ته الیه مدارک و اجمال ایمان بالله و توحید ایمان او توحید ته تاسو موږ را بلې موږ دې کې شک او موږ نه منو ویل به دي پیغمبرانو د دې افی الله شکون افی وجود الله شکون څنګه چې تفسیر تفصیل وي ایا په وجود الله کې تاسو شک کوئ یا فی الہیت شک د الله په اولویت کې تاسو شک کوئ یا د الله په تابعداري کې تاسو شک کوئ یا په فی قدرت الله شک د الله په قدرت کې تاسو شک کوئ الله کو پیدا کون کې د اسمانو د ځمکې دی تاسو دعوت درکې ایمان تم را بلی چې تاسو تاسو بخنو کې د ګناهونو تاسو او رسو کی تاسو لرا ترنیټی مقرری ویل دی نی تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانانی پشان زمونږه غواړی چې بنتی واړوي مونږه دا سره چې عبادت وکړو کارانو زمونږه فاتونا بسلطان مبین پس راتلو کې مونږه په واضح دلیل باندې ویل به دي ته پیغمبرانو دې دي نه یو مونږه مگر انسانان یو تاسو پشان دي لیکن الله رب العزت یمن علی من یشاء یمن الله رب العزت احسان کوي من النبوت د نبوت یادویم یمن بالتوفیق والحکمت والمعرفت والهدایت الله احسان کوي د توفیق د حکمت د معرفت الله د هدایت په چې خوښ شي یا یمنو صاحب عبد الله رحم الله ذکر کړی یمنو بفهم القرآن الله رب عزت انسان کې په پوری د قران شریف باندې چاته چې په خشي د بندګانو نه او ندی مناسب مونږ لرا چې راتلو کو تاسو په دلیل الا باذن الله مگر د الله په حکم سره معجزه ولا ترورو او الله رب عزت باندې فزان دی اوس پاری مؤمنان او سیدی مونږ لرا چې مونږ بزان نه سپارو په الله باندې تانکی سره هدې دې کړې مونږ ته صحیح لارو او خامخا صبر کو کو صبر وکړو مونږه علامه عزیتمونا دا تکلیفونو چې رسوي تاسو مونږ ته او په الله باندې بزان دې سپاري ځان سپارښتونکي دې معنا وسفته طلب د فیصله یې مشرکین وکړه اگر سورۃ انفال کې څنګه مخکې تیر شیو چې په خپل ویل اللهم ان كان هذا هو الحق من هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم دی په خپل ویل غالبا په 30 نمبر آیات کدا قران او پیغمبر رښتونی وی وی الله مون عذاب راکې کوم باندې کامل وره الله به ولا فیصله وکړي سودی دا مجاهد او قتاده او زهاب ذکر کړی دي وما يسيل من اجساد اهل النار سودی دا مراد ما يسيل من اجساد اهل النار هغه څه چې جهنميانو د دې بدنونو روزي هغه ویني زوي هغه په دې باندې سکولې شي او ډېرې بګرمولې شي او اکرامه قول علمانی ذکر کړی هو الدم والقیح مراد د دین ویني او هغه الټیان چې کم جهنميان کوي هغه په دې باندې سکول شي یتجرؤه ګډ ګډ به کوي ولا یکاد یسیغه ان د قریبا چې تیر کې دی لړای په یو ځای باندې چې کړي او را بشری تمر ګنې علامه د مرګ مصیبتونه د هر طرف نه وما هو بمیت نبی دې مړ کېدون کې یعنی هغه حوادث چې دنیا کې په هغه تکلیف باندې سره مړ کېده آخرت کې ورته راځي او په دې به مرګ ناراضي او اقوا د دین عذاب یې نو څه سوا د دین عذاب وي سخت مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافر دي کفر کړي بیا بین پر وقفل مثال د اعمال د دې کرمالین پشان د ایرو د نشته د به ریحو چې خور کی والدی دی لره هوا فی یوم عاصف دا اورز دی زکی یوم عاصف غیب القرآن کې ابن کتیبه و معنی کې ریح شدیده او سخت تیز هوا چې ځان سره دا جوړي واري دي یری ځان سره واري دي د قصر کافر عمل مثال څه کې کته حضور نشته قدرت دی لرون کی یاوت دی و نشیدا غسنا چې دې سکړي دي په سیز ذالک هو الضلال البعید دام دقا گمراهی لري دا یعنی حق نه حرام ترې ته نو ګوري ان الله بیشک الله خلق السماوات والارض دا دین د لفظ عالم د دین رسو جدال المشرکین فيما بینهم او ادله د موحدینو او پیش بشي دی الله ته غون فقال الضعفاء فصبوا وي کمزوري للذين استكبروا هغه کسانو ته چې تکبر یې کړی تکبر ابن کثیر وی استكبروا عن عبادت الله وحده لا شريك له تکبر یې کړی د الله د یو عبادت نه او د الله د شریک نه یعنی الله عبادت وحده لا شریک عبادت نه دی کړی او دوین تکبر مخالفت الرسل چې د انبیاء علیه السلام مخالفت کو راغي موافقت نه کول وی ودی یقینا هم تاسو لرا تابعدار فهل انتم مغنون عن من عذاب الله من شيء اي تاسو لري کوون کی زمونږ نه د عذاب الله نصیب وای ودی لو هدان الله لهدیناکم کجری مونږ ته الله هدایت کړي مونږ تاسو بیان د هدایت کړي وي سواء علینا اجزینا برابر خبر دا کوم باندې اجزینا هم صبرنا په فریاد کې یا صبر کومګه حدیث کراوی او روایت کې زر کاله راتل او روایت کې پینځه سو کاله جهنميان هغه به انتي کړی کې وي او بجاړي او بجاړي تر دې پوری ویني زوی هر څه چې پسترو کې وي هغه ټول ختم شي خو دې و فریادونه کې الله رب العزت تبارک رحم نه ورځي د دین وروسته بیا جهنميان زر کاله یا 300 کاله بالکل خاموش وي کله کله سړی بالکل چپ شي دا چا برا باندې زه اوسږي بو کارتا چې ورته نن سبا وي چې روټي سم نو خوري زه زموږ مطالبات به منظور شي دا خو دنیا کې خلک د افتور د بو کارتال کې دی په 300 کال یا زر کاله به دا ارتالو کې خو بیا هم الله رب العزت سره هم نه ورځي مرخ به سره وینه دی بیا په خپل وي سواء نارینا جزینا ام صبرنا مالنا من محیط برابر خبره ده کوم باندې که فریاد کو یا صبر کو مونږه نشته مونږه د دې اخلاصي وقال شیطان لما خذ الامر کله چې فیصلو شي نو روایت کې راځي نو فسرین ذکر کړی دي شیطان د اور په منبر بناسي داخله ګور تراجي دا بحث ګور تر کوي کله چې فیصله وشي د کار نو وو شیطان یقینا الله وعده کړی وا تاسو سره وعده رښتیا ووعدتکم فاخلفتکم ما وعده کړی وا تاسو سره فاخلفتکم ما خلاف کړه غیدل تاسو سوالات او قران کریم داغي طرف جوابات کړی دي شیطان ته ودی وی دا موږ سره وعده کړو شیطان به ورته صرف ما وعده نه وکړي الله هم در سره وعده کړی و وی خدای ځوان وعده وی تا دا سرکشي وعده او د نعمتونو شنو باغونه بدلات دنیا کې خودل الله هم را سره وعده کړی حق وعده پکې کوم شیطان مې د الله وعده حق نو وعده وعده الحق د الله وعده رښتیا و بیا تاسو موږ سره وعده کوله نو په اخلاق کوم بس ما د هغه خلاف وکړو وی والد را تر ولې کوله چې را ته کوم راځول او ما کان لیا علیکم من سلطان ما لمن جو کوم کړی فصرف مې الا ان دعوتکم فاستجبتم لي صرف مې دعوت درته او تاسو ما دعوت قبول کړ وینم ته ملامت هی کنه تاسو دې جهنم تراوتی فلا تلومنی ولو من تکم ما ملامت ما ملامت کوي خپل ځان ملامت کوي وی خدای یو نه ملامت ته خو اوس خو زمونږ څوک چې عذاب رانه لري کی زمونږ اوس لري کولې شي وی معنا به مصرخ کوم ما تم مصرخیا نه تاسو زمانه ته لري کولې شي تکلیف نه ده نه لري کولې شي نه تاسو پر درس ما او نه تاسو ما پر درس دی وی دا دومره څه دي چې سره کولې دا ارته مې کړی نه کفر ته ما شرک کومې مې قبل هغه انکار کومه اړو یې منه انی کفرت بما شرکتمون من قبل لیکن انکار کړی هغه چې شریک کړو تاسو الله سره مال را مخکی لیکن ظالمان د پاره دی عذاب وی درناک وذخر الذين امنوا وعملوا الصالحات داخل بکې شي هغه کسان ایمان والا دینی کمال کی جنتونو ته روان ویلان داغه نه مهرونه همیشه بوی دی پاغه کې باذن ربهم په حکم درو خپل سره پیشکشی دی په دې کې سلام سلامین په سلامتی سره ایا نه ګورې ته څنګه بیانې الله تعالی مثال دا بل علم دریم د لفظ علم د دې الامثله للفریقین مثالونه د دوه ډلو د توحید مثال ایا نه ګورې ته څنګه بیانې الله تعالی مثال کلمتن د کلمې طیبه تند پاکي کشجرتن طیبتن پشان د پاکي اصلها ثابتن جړو مداغي مضبوطي و فروها فی السما او څنګه د هغه چې بروي مراد دینا بلې مسعود ته فرمای مراد کجوري ونه ده نبی علیہ السلام یو ځل صحابونه تاسو کړو او عبد الله بن عباس ته فرمایي شجرتون فی الجنه دا په جنت کې ونه ده او اصل لا مثال کلمې د توحید او د موحد دی کلمه توحید هغه پاکه توحید ونه پشان د پاکه ونه لکه د کجوري کلی منځدار ونه مون د هغه زمکه کې مضبوط وي څنګه د هغه بروي معنی دا چې مون لاندې نم چې موحد ډیر مضبوط دی چې مضبوطه ده عمل د هغه ډیر اوچت دی چې هغه اسمان ته خيږي ځکه نیک عمل برخيږي ذی عمل الله رب العزت قبلي او پاکه ونه سره تشبيه ورکه اشاره شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله وی اشاره پدې کې چې کوم واحد په هغه اعتراضونه کیږي څنګه چې وفات ونه دا میوي ولاونه پاز خلک گزارونه کوي دغه څه په باندې هم دغه څه گزارونه کوي ځکه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله وی منشاق بلند فرز میوي توحید و ازرای کوزری څنګه زدن آر ندارم منشاق بلند فرز میوي توحید و ازرای گزری سنگ زدن آر ندارم زما مثال پشان دا هغه میوه والاونه پشان دی به میوه والاونه خلک پاغي باندې گزارونه کوي لیکن هغه خف کیږي نه کماونه کې چې میوه وی خلک پاغي باندې گزارونه کوي به میوه ونه باندې گزار نه کوي او میوي والا ونوي خلک دې میوه تر راځي نو گزارونه کوي هغه ونه په خپکی نه زمان مثالم دا ونه دې ما کې د توحید ونه دا قرآن هغه میوه دراکې د توحید هغه ونه او میوه د توحید هغه میوه دارنګ د قرآن هغه میوه د نبی رسول الله د سنت میوه خلک به ما باندې گزارونه کوي هر څه به کوي خو په دې نه خپکیږم توتی اکلها کل هینین راتلل کی اکلها میوی دا هغی کل هینین هر وقتی بی اذن ربها په حکم در خپل باندې ويضرب الله الامثال للناس بیان الله تعالی مثالونه د پاره د خلکو دې لپاره چې دې پن او نصيحت واخلي شجر نه مراد کوم چې مثال کې ذکر شونه دا یو مثالو شجرین مراد چې د ایمان هغه ونه ده دویم د ونې لپاره ضروری خبره چې زمکه ده زمکه نیوي بیا چې دی ونه نه کی نو زمکه چې دی دا هغه مثال چې زړه دی زړه کې ایمان وي بل دې لپاره ذلی و غیره وي نو ذلی نه مراد چې تصدیق دی بل دلته چې قرار ذکر شوی قرار نه مراد دې بیخ دې چې بیخ دې یو ونی مضبوط نه وي نه هغه نشي کېدلی بل فرعها ذکر د څنګه یو شی مراد انسان عمل دی او بل ذکر د میوه او شی ثمران ثمرین مراد ثواب دی چې هغه د انسان ته ملایويږي مثال کلمه تن خبیثه تن د کلمې د شرک خبیثه تن د بدی یعنی شرک کلمه لکه عبد الله بن عباس ته فرمی کلمه تن خبیثه تن هی شرک هغه بدونه کشجره تن خبیثه تن اور ابن طلحه ته فرمی مراد نه مشرک دی څنګه چې بدونه د شرکونه نو بدونه چې دا مشرک یو بدونه ده عبد المالک اکاسانی رحمت الله علیه کله چې د آیات ترور رسید یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا په دې ټیم کې وفات شي مضبوطی الله هغه کسان چې ایمان والا دي په وینا مضبوطه په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت الله رب عزت آخرت کې مضبوط کی یعنی بدله به ورته ورکی مراد علما وی مراد دینا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا نه مراد کاله چې قبر کې تفوسونه کیږي نګیر او منکر چې تفوس کې الله رب عزت سره په کې مضبوط دي ويذل الله الظالمین او گمراه کې الله ظالمانی نه خطا کوي معنا دا جوابات وکړي چې دین قبر کې کیږي او الله رب عزت کې هغه چې خوښ شي علم تر للذین دا تلورم اخلی د لفظ علم او پدې کې تخویف او د مشرک د عمل مثال به ذکر شي دا سزا به ذکر شي ورپسې واقع ابراهيم عليه السلام به ذکر شي آیا نه ګوري ته هغه کسانو ته بدلو نعمت الله چې بدل کړي نعمت الله رب العزت یا خرویت مراد رویت بصری دی اګه عبد الله ابن عباس ته ولی رضی الله تعالی عنہ فرمی مراد مشرکین دا مکی دی چاغیر الله نعمتونه بدل کړه ناشکرانی شروع کړي او دیم قول دا دی مراد رؤیت نه مراد رؤیت قلبی دی لکه جواهر القرآن چې څنګه ذکر کړی او شامل دی ټول کفار ته اي نه ګوري ته هغه کسانو ته بدلو نعمت الله چې بدلې کړ نعمت الله کو پران په کفر یا پنا شکرې واحلوا قومهم دار البوار او داخله کې قوم خپل لرا دار البوار کو د هلاکت دایمزه فرمی مراد نه جهنم خپل قوم امزان سره بوتل ځکه یو شاعر وی اذا کان الغراب تواد قوم سيهديهم سبيل الحالكين بعض علماء دا شعر دتوی اذا کان الغراب تواد قوم کلا چې کارغه د یو قوم مشهد شي سيهديهم سبيل الحالكين ذره تعالی د هلاکت ورته کوي بعض علماء وی اذا کان الغراب رئيس قوم سيهديهم الى قدر وجيب داخل بشي د هغه ته ډیر به تیزه دراتلو هندا جهنم ګرځي دی الله رب العزت لرا شریکان ليذلوا عن سبيله د لپاره چې خطا شي د الله دلارنا ورته وایا نبی عليه السلام تمتو پیدا واخلي پس یې کینځه تراتل تاسو راګرځیدل تاسو اورته دي وایا نبی علیہ السلام له عبادی الذین آمنو زما هغه بندگانو ته چې مؤمنان وي یقیم الصلاۃ و ينفقوا مما رزقناهم چې پابندی کوي د مانزه خرچي دا غمانه چې موږ دي تور کوي ينفقون مراد عبد الله بن عباس په فرمي دلته مراد نه فرضي زکات دی یا مراد دینه صدقات نه مراد دي سر والا نیتن په پټو په کار باندې من قبل مخکې دین یا چې شراب شی یوم هاورز لا بیون فی ولا خلال چې میګه غسل خرڅولو نه دوی نه مشرکه دلایل الله غزا چې پیدا شوی دي اسمانونه او زمکا او راوري د برنا باران وسرو باسي پرې سره میوي د پاره د خوراک تاسو رزق د پاره تاسو وسخر لكم الفلك او تابع کړی یا کار کې لګوري تاسو لږ کشتي چې رواني په دراب کې په حکم د الله او تابع کړی یا کار کې لګوري تاسو لږ نهرونه تابع کړی یا کار کې لګوري تاسو لږ نور او سمې دای بیني همیشه یې رواني او تابع کړي یا کار کې لګوري تاسو لاره شپه او ورځ او درکړي من کل ټول ما سال تموه هغه چې تاسو نه سوال کړی دی سوال یا خدا په خپل باندې یا تاسو حال پرې گواه چې غوښتلم الله له تاسو درکړي وین تعودو نعمت الله کشماری تاسو نعمت الله تعالی لا تحسوها نشماری تاسو هغه لره یقینا انسان خامخا ظالم او ناشکر دی دلته حالت د منوم ذکر کیږي رستو سورۃ نال 18 نمبر آیات کې راځي او دلته خدای تعالی ظلم کفار ذکر دی حالت د منوم چې په کوم انسان باندې نعمت وشي احسان وشي داغه حالت دا دی چې بیا د الله رب عزت نه شکر کوونکی دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وَاقِدْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ یاد کا تر چې ویل ابراهیم علیه السلام یې رب زما وګرځي هاذ البلد امنن دا خار د امن والا وجنبني وبنيا بس بما لرا اولاد زما لرا د عبادت بوتانا ابراهيم عليه السلام خو اذن بشو دا ځواب څنګه کوي یا خدا اولاد لپاره خدانه څنګه شریک د عجز زوجنا یا روح المانی ذکر کړی اے ثبتنا علی ما نحنو علیه من التوحید و ملت الاسلام مونږه پرې توحید او په ملت اسلام باندې مضبوط وساتي والبعد عن عبادت الاصنام او بوت نه مونږه د دین نصیب کې لري والي اوس پورې مونږ ته بچ ساتلی خو ثبتنا مضبوطه مساعده آینده د دې عبادتونو کوم اے رب زما یقینا دی افضلنا گمراه کړي کثیرا من الناس دې د خلقنا فمن تبعني فانه مني دا چې زما تابعدارو کوي په توحید بس دې زمانه دې چا چې زمانه فرمانو کني خلاف وکړي شرک وغیرہ اختیار کړ پس یقینا ته الله بكون کې مهربان ذاتي ربنا انی اسکنت من ذریتی ابراهیم علیہ السلام روایت کراځي الله رب عزت ورته حکم کو لاش اولاد دې تلا شریف طرف پېګ دا ابراهیم علیہ السلام چې راتله جبريل عليه السلام ورسره دی لږ مزل به چې وکړو جبريل راځي دی وینه راځي نه دی وی بل ځای تر دې چې بیت الله شریف دې تر ورسېدل ابراهيم عليه السلام یو څو کجوري باز لمن ذکر کې او سلګي غوندي وګوي هغه دې تفریق ولي او ابراهيم عليه السلام په مخ کې روان شه کله چې په مخ کې روانې دلو بیبي ورته आवाज کوي الامن تکلنا یا ابراهيم ابراهيم زموږ چاته پرې دی ليس فيها زرع ولا انيسون پدې کې غونه څه فصل شته نه پکې څوک انسان شته دی ابراهيم عليه السلام په شان قتل لکه اساس بیا ورته بيبي وي کلامن تکلنا یا ابراهيم ليس فيها زر ولا انيس ابراهيم تم چا د پرې دین پکې فصل شته نه پکې څه غیا وغيري څه نشته نه پکې انسان چا تم پرې دی په دویم ځل مونږ قتل په دریم ځل ورته دی وی الله امرک بهذا یا ابراهیم ابراهیم ایسا الله په دې باندې حکم کړی چې تم په دې ځای کې فریدا ابراهیم علیه السلام ورته فرمی نام او ما الله حکم کړی بیبي ورته وی هاجر رضی الله تعالی عنها چې بادشاہ لوګه اذا اذا لا یذیون الله مونږ الله نه ځای کې الله به زموږ حفاظت کوي او بیا وګه واقعا هغه ورته پیښ راغله پس وګرځي افئده من الناس اجرنا د خلقو تهوی الیهم میلان کون کی دیتا تهوی الیهم یا خدا معنا لکه تفسیر جوار قرآن ذکر کړی تمیل الیهم چې دې دې طرف ته میلان کون کی دی ان خلق اجرنا وګرځي مینه کون کی بیت الله شریف طرح الله دا ذکر دوی چې ټول خلک دې سره مين او محبت کوونکي بعض ذکر کړی هوا یاوي که په وزن د ضربه یضرب سره شي نو معنی دا چې خلکو څنګه پریشان معنی چې دې طرف ته پریشان وي دې راتلو پسې او دنیا زونه چې دې د بیت الله شریف پارمان دي چې کله بیت الله شریف ته ځي الله دې مونږ ټول ته نصیب ورزقهم من الثمرات رزق ورکی دی تا د پاکونه لعلهم یشکرون دی لپاره چې شکر ادا کړي اے رب زما یقینا ته کوهیږي ما نوسی و ما نولین هغه چې مونږه پټو هغه چې مونږه ښکار کوو او نه پټ په الله باندې سیز نه پزمو ته نه پاسمان کې الحمدلله الذی حمدنا تعریفنا د الله مناسب هغه ذات لري دي هو حبلی علی الکبری ترک ماتا په ګډاوالی اسماعیل اسماعیل اسلام دا د حجری بی بی نو و اسحاق و اسحاق علیہ الصلات والسلام ریک ماتا په ګډاوالی اسماعیل علیہ السلام چې حجری بی بی نه اسحاق علیہ السلام د سارا بی بی نه بعض علماء په دې ټیم کې د عمر 99 سالو او کله چې اسماعیل علیہ السلام پیدا کړ او کله چې اسحاق علیہ السلام پیدا کړ په دې ټیم کې عمر 112 سالو یقینا رب زما خامخا اوریدون کې یا قبلون کې دعاګانو دی اے رب زما وګرځې مال را مقیم الصلاتی پابندی کوون کې نماز دې همیشه د پاره او د اولاد زمانہ د موږ پابندی کوون کې اے رب زما وتقبل دعا او قبول کی زما دعا ربنا اغفر لي اے رب زمونږه قبول کې اے رب زما معفو کې ما تا ولې والدیا مو کار زما تا وللمؤمنین د پاره مؤمنانو بعضی ولوار دی مور کارګان خدای جون کیو او بعضی ولوار دی نه مراد د تمور دا او مور له یوتا هغه مؤمنه و مؤمنانو سره خو د یوم یقوم الحساب کار ځواني چې قائم بشي حساب دویم قولدار ولوار دی نه مراد ادم علیہ السلام او حوا بی تن مراد ده دا معنی چې خپل مرکار یاد کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی حدیث شریف دی نبی علیہ السلام فرمایل انکم تبعثون یوم القیامت غرلن تاسو چې قیامت پر ورځ باندې پورته کیږي نو غرلن به ومي ناسونه ته به ومي بربند به ومي نبی علیہ السلام ته اشاره رضی الله تعالی عنہ فرمایل الله پیغمبر زنانه به هم بربندې وي نبی علیہ السلام ورته فرمایل آو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي زه خو بیا قیامت پر ورځ سره اوچتېږم نه زینب خو زمانہ دا څومره شرم خبرې وي چې انسان قیامت پر ورځ باندې بروند وي نبی علیہ السلام وی مونږ ته خپل سړي ګوري نبی علیہ السلام ورته فرمایي عائشہ ته قرآن شریف آیات نه دی ویلي چې الله فرمایي مهتعینا مقنعی روزهم لا يرتد الیهم طرفهم وافئتهم هوا انسان د سر ګوچی خپل ځان ته به هم نشي کتلی بل تا قتل خو څه چې خپل ځان ته ونی شي قتل دین دار چې ازنه به عقل ختم شي انسان کې به عقل نه وي دې طرف ته به سر سوچ نه وي ټول مخ چې قو کپې اچولې کې یو روایت راځي نبی عليه السلام بل روایت راځي ابراهيم عليه السلام وانذر الناس او يروا خلق لرا دا عذاب دا ورزنا چرا بشي دي دا عذاب فيقول الذين ظلموا فصبوا يا كتان چې ظالمان دي ربنا اي رب زمونږه اخرنا رسل کی مونږ لرا الی اجل قریب تر نیټه مقرره پوری نږدې پوری نو جب دعوت کا ونه تبع رسل چې مونږ قبول کو دعوت تا او تابعداري کو د پیغمبرانو الله ورته فرمي اولم تکونو اين وي تاسو اقسم کوم من قبل چې تاسو قسمونه خوړل مخکې مالکم من زوال چې نه دي تاسو لر ختمې دل او اوسېدلی تاسو په کورونو د هغه کسانو کې ظلم وان پوتوم چې ظلم کړي په خپل ځانونو وتبین لكم کار کړو مونږ تاسو ته کیف فعلنا بهم څنګه کار کړو مونږ دې سره مخکنو کارانو حال بیان مونږ تاسو کړو او بیان کړو موږ تاسو ته مثالونه وقد مکروا مکرهم تحقیق سره مکر کړو دی مکر فریبونه ان نبی علی السلام خلاف کې وعند الله مکرهم د الله رب عزت سره سزا د مکر او د فریب د دوی ده اگر کو مکر دی لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال سمانی دی دومره زخم مکرونه جبال مراد جبال الارض دومره سخت زخم مکرونه کول چې هغه نغرونه ځای لګیدل شول اکبرستو په خلاف کې دوه سیس مکرونه کول دیمه جبال مراد احکام الاسلام والقران دیرا مکرونه دیرا پارا کول چې زائل شي د دینه اسلام د سنو قران شریف زائل شي د قران شریف ختمولو د پاره دیرا مکرونه کول خو هیڅ ورلونه کړه یا د جبال مراد انبیاء علیه الصلاۃ والسلام اگر چې مکرون دي دي لتزول منه الجبال من ما ما تزول منه الجبال د دین هغه غرونه چې نو ځایل شوی انبیاء علیه السلام چې صبر او استقامت غرونه دي خل ویلې کوششونه کوي انبیاء علیه السلام د غرونه پرنګ مضبوط ولاړو فلا تحسبن الله پس ګمان مکوا په الله رب العزت باندې مخلف وعده خلاف تون کې د خپل وعده رسول او د پیغمبرانو سره بلکې وعده وکړه کې یقینا الله غالب او قاوند بدل غسل دی یوم تبدل الارض غیر الارض اورس چې بدل د کوم نظمکا بغیر د نظمکنا دا تبدیلی هغه تبدل الارض کول نظمکا بدل شي معنی مخ به واړول شي یا ابن عباس فرمای تغیر فی الوصف په دې وصف کې بعد بدلواله راشي وصف کې بدلواله راشي مریم چې ذکر دی لا ترافی عوج ولا امتا هغه صفا داګه میدان یو چې توال ختواله د حشر په میدان کې بنی وي صفا یو وزن کوي دریم بدل به کومه غیر الارض بغیر د ذکر ذات الارض بالکل لازم کا به بدل کو ولی به بدل شي ګڼ وجوهات دي یو وجه د هغې نه ده قانون دا دی چې کله فیصله کوي د ظلم په ځای باندې فیصله نه کیږي فیصله د انصاف په ځای باندې کیږي خلک های کورټ او دې ځایونو ته ځي ځکه هغه ځای کې ظلم نه دی شوی قتل هغه ځای کې نه شوی دارن دنیا کې چې فیصله کوي کم دی کې چې څوک مر شي باغ ځکه څوک فیصله نه کوي اجرو دې ځنه کې فیصله کوي د دنیا د عظمته په دې ویني توي شي ظلمونه زیاتې پښوي دي د ظلم په ځمکه فیصله نه کوي الله وزمکه بدل کوي ورته والسماوات واسماننا وبرزوا لله الواحد القهار او پیش وشي الله رب العزت چې یک आवाज زورور ذات دی دې لپاره چې بدلو کې الله یو نفسانا کسبت هغه چې دې کړی دي یقینا الله رب دې سری او حساب در حساب کوم کې دي هاذا بلاغ للناس دا قران شریف هاذا کې اشاره قرطبی روح المانی نور اکثر مفسرین وایي اشاره قران ته دا قران شریف در رسول کتاب دی لناس دی د پاره د خلکو چې تبلیغ او د دې رسول خلکو ته کا لکه مخکې مې دې کیو ستا ستا شي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولینذروا به دې د پاره چې ويرول شي دې بدی باندې وليعلموا او دې د پاره چې دې پوه شي انما هو اله واحد مقصدی مثلا هغه ده یقینا د الله تعالی الہ یو دی اصل قران هم دې لپاره ویل کیږي وليذكر اولو الالباب او دې لپاره چې پندونه چې واخلي خواندان د عقلونو واخو داونه